پنځاوی آیم دی په ترتیب کې په د سوره مدثر نه ربط او تعلق دې صورت مخکې صورت سره په ګڼو جو باندې دی یو دا چې ما کې ترغیب له قران نو دې سورہ کې تخویف ذکر کړي هغه چاله چې قران پرې خودو اثبات قیامت سره دیو جنې ورپسې وروړو یا مکه سورہ کې درويشتم آیات کې ویلو قالو لم نکو من المصلین مونږه درې سال استعمال کې ویلو تریالیس کې قالو لم نکو من المصلین نو دې صورت کې دویم آیات کې وایي ولا اوسو بالنفس اللوامه هغه نفس چې ځان ملامت کوي هغه ذکر کوي دیو جنې ورپسې وروړو یا ما کی صورت کې اس بعد قیامت ہو او تسلیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو دې صورت کې هم اثبات د قیامت دی فترکای سره د ما سبقنا او تسلی دا نبی علیہ السلام تا ان علینا جمع و قرآنا ترنگل وجودی داول صورت احوال د فنا د عالم اثبات قیامت او زجر دی منکرونو د قیامت لا د دې صورت نه تر سورۃ الاعلى پورې پر دوله سوراتونو کې یو مضمون ذکر کړي چاہے ته ویل کېږي اثبات قیامت او دا باب عاشر دې درو رابې د قران نه اول کې هم اثبات قیامت او هر یو صورت کې اثبات د قیامت دی پترکې سره د مخ کې نه چې ورځ را روانه ده د حساب کتاب اذا انا مت فارقوني وزعوني في اليم لعلي اضل الله کله چې زمړ شمه نو ما اوسه زوای او ما په دریاب کې واچوي دې لپاره چې د الله نه روشم کله چې مړ شو اولاد یې هغه شانو کړ الله رب العالمین دا هغه غیره راجم کړي او دغه انسان جوړ کړو ورته تاول دا سکړي دي هغه ورته وی الله ستاد عذاب نړیر یریدم زکه می دا سکړي دي الله رب العالمین معاف کړو بلا قادرین علی نسوی بنانا ولنا قدرت لرو پدې چې برابر کو د بندونه فاذا برق برق البصر وخسف القمر کلا چې ګړوډ شي سترګې او به نور شي سپوږمې داس هغه علامات د قیامت ذکر کړي وجمع الشمس والقمر او جمع کړي شي نور سپوږمې یقول الانسان انجام به دای وای به انسان یوم ذین بدغرز باندې ایل المفر چرته دې ځای نه تېختې ماکی صورت کې پنځم آیات کې ویلو کان نو عمر مستنفرا دلته وی عین المفر کلا لا وزر ارګه داسن لا نشته فریاد رس کله چې جبريل امين راتلو نبی عليه الصلاه والسلام ته به وه راوړا رسول الله صلی الله عليه وسلم باور سره ور سره قران ویلو هغه چې سویل نبی عليه السلام باور سره ور سره ویل الله رب العالمین آیاتونه راولېګ لا تحرک به لسانک تجلی مکوا د جبريل امين سره مو آیا ته وته وکړه دې ځای کې چې تفسیرونه وګوري نو هر یو تفسیر والا حیران دی چې د دې آیاتونو مخکې او وروسته سره سره بته مخکې مزباد قیامت وروسته مزباد قیامت مېز کې د قران بیان نو د دې تعلق مکه سره سره ځکه قران خو عام کتاب نه دی نو د مخلوق په کلام کې چې ربط او تعلق نه هغه باندې ښکاری نو قران کې به ربط څنګه نه لکه اوسړی وای کابل کې دوه کسانو جګړه وکړه په خبر کې دوه کسان روان دي د دې څه تعلق دی بده ښکاری نو دا شان چې قران په آیاتونو مخکې رستو کې رابط دین هغه بده ښکاری نو هم مفسرین حیران دي زموږ استاد محترم فرمایل وشیخ القران رحمه الله د دې ډېر بهترین رب ذکر کړی دی او هغه دا ایو فرمایل چې د دې آیاتونو مخ سره رب داله څنګه چې الله رب العالمین د انسان هغه اډو کې ایره ذره ذره راجم کول شي پس د ذره کې دونا نو دا رنګه قران کریم ستا په سینه کې الله جمع کول شي قدرت لرونکي په دې چې ژوندۍ کې مړ لاره بلا وینا الله قدرت لري چې څنګه دا اول پیدایش کړي نو دوباره پیدا کول شي سورۃ کې اس بعد قیامت او زجر منکرین له قیامت تا سورۃ دار مدنی سورۃ ده او اته نوی دی په نزول کې پس سوره رحمان نه نازل شوی دی او شپږم یایم دی په ترتیب کې په سوره قیامت نه په دې سوره کې ترقی دا به ما سبق باندې او یو مثال ذکر کوي په اسباد قیامت یقینا موږ خودلې د دلار یا بوی شکر گزار او یا نا شکر الله وی دو لار متخیل دي یا بسیل لار باندې رواني شکر گزار وي او یا بقوق رواني نافرمان ان اعتنا للکافرین سلاسلا وقام الله شر ذلك اليوم بچ کدی در الله شر د دې ورځینا او مخامخ کدی سره تازه کول خوشاله سره وجزاهم بما صبروا او بدله ورکه دیتا پاج دې صبر کړو جنت او ریخما ان هذا كان لكم جزاء يقينا دا لا تاسو له بدلا وکان سعيكم مشکورا او دې کوشش تاسو قبول کړئ شی بنی ذا الله دنیا کې دې مهنت کړو ځان دې کړولیو د الله د دین لپاره نن ستا عمل الله ته قبول لې درغیب له قران ان انا نزلنا عليك القران تنزيلا وما تشاؤن الا يشاء الله او نواری تاسو مگر جواری اللہ یقین اللہ دی پیو حکمت انوار ذات یدخلو من یشاء فی رحمتی دنہ کئی پا چالا جواری پا پر رحمت کی او ظالمان تیار کردی نرازا کردناک سورت کی اس بات قیامتو او الس خبره ذکر کولې په انسان باندې چې په قیامت کې الله ولا انعام ورکړي او اثبات قیامت کولو په مثال سره سوره مرسلات مکی سورت ده درې شمدې په نزول کې په دوه مزلا هر کله چې مکی سورت کې اثبات قیامت وو احوال د نکاح می ذکر کړل نو دې صورت کې اثبات قیامت او حالات د شریعت ذکر کړي دیو جنې ورپسې وروړو یا مکه لس نعمتونه ذکر کړل نو دې صورت کې تخویف دی لس زلا لفظ ویل ذکر کړي چا چې قیامت او توحید نو منلې دا غي د بار هلاکت ذکر کړي او حالت د اشرارو داوه صورت اس بعد قیامت حالت مجرمینو او لزلا لفظ ویل تخویف دی منکرون د قیامت تا او بیان د توحید او حلاکت د شریانو او حالت داغی والمرسلات عرفا شاید دی دن کی ملائک بنرمائی سرار دا صفت د ملائکو دی یا صفت د بادونو دی چې په نرمۍ سره رواني فلا صفات اسبا شاهدیا سختی کوونکی ملائک د کافر سره په سختۍ باندې وانا شرات نشرا شاهدیا خورونکی ملائک حکمونو د الله لرا رحمت د الله لرا فالفارقات فرقا شاید بیا جدا کون کې ملائک او جدا کول سره فل ملقیات ذکر شاید بیا الملقیات ذکر امغامت کې دن کې د ذکر الله سره عذرا او نذرا د پارا د عذر ختمې دو یا د پارا دی رولو انما توعدون لواقع بشکا چې تاسو سره لوس کول شي واقع کېدونکې فیزن نجوم تو می سات اس بعد قیامت کلا چې ستوري خړګړې شي و اذا السماء فرجت او کله چې اسمان پرانیستې شي و اذا الجبال نصفت او کله چې غرونه اوچت شي و اذا الجبال نصفت او کله چې غرونه او چتکړې شي وای زر رسول او قطات او کله چې رسول الله ورکړې شي وای زر رسول او قطات کله چې رسول الله ورکړې شي لای یوم اجلت تکمه ورځې لپاره اجلت دیلا نیټه ورکړی شوا لیوم الفصل ورځ جدای تا سچی په غوتا لرا سره ورځ جدای هلاکت دی بدا ورځ درو جنولا علم نو لکل اولین اے ندی الله کړي موږ باندې بیا ور پسې ګمګرستنی دارنګ کار کو مجرمان سره ويل يوم ذل للمكذبين هلاکت دې په دغه درو جنو لا لا زلال زوی ذکر کړي چا چې انکار قیامت نه کړي علم نخلقو من ماء مهین ایم غانو پیدا کړی تاسو د وبس په ګناه اگر ظلم دې لرا په ځای عزت مرتبه کې تر اندازې معلومي اندازو کومه خانداز کوم کیو انها ترمی بشر کل قصر یقین داولی با بسر گوانی پشان دلولو بنگلو شرر مراد ناغا د اور هغه لمبه دا وړو دي بسر کې چې د بنگلو بشان به یې اوچت اوچت به یې کانو جمالتن صفر تبوایګنی دا او خان دی زیړه یا خالی ویل یوم ذل للمکذبین هلاکت دی بدا ورځ درو جنولا هالا یوم لا ينتقون دا ورځ دا چې خبره باندې شي کوله او نو اجازه وکړي شي دای دا چې وزر پیش کی هلاکت دی دا ورځ درو جنولا بل کوم بیان دی چې دیو باغې سم شي نو قران نه بغیر بل لار نشته د خلاصونو او د قران نه بهتر لار بل نشته سورات کې لفظ لا لفظ ویل ذکر کو او ترغیب منکرین د قیامت ته او حالت د اشرارو سورې نبا مکی سورته اتیایم دی بنزول کی پس دا معارج نا پا دی صورت کی اس بعد قیامت گئی او تفصیل دا یوم الفصل باقی بار بارو یاد دا یوم الفصل پا دی صورت کی تفصیل دا یوم الفصل او هغه لس سيزونه ذکر کړي چې دا غیر بادشاہو فائدہ لي غدام دا غیر فائدہ لي ابو ورسره ورسره زخیم اما يتساءلون سشي مبارک دي تاسو کوي ان نبيلا دي مبارک خبر روي کی الذي هم في مختلفون اجدي پای کې اختلاف کوي بادشاہ ولی گدا ولی والجبال اوتادا دویم غرن بی خنا دا غرن فائدہ بادشاہ ولی گدا ولی وخلقناکم ازواجا درم پیدا کړی مو تاسو جوړې جوړې بادشاہ هغه خزو خاوندی او ګدا فقیر هغه خزو خاوندی سلورم وجعلنا نومکم سباتا ګرځولې ویلې خو تاسو د پاره د آرام بادشاہ ودشي هغه آرام کی غدا فقیر هغه ودشي هغه آرام کی دا ټول دی فائدہ علی بلکې بساو قات ثبت وی اصل کې کټ کول وتا نو خو کوم سوال زکه ویل شوی دی چې کله سړی ستړی ستومانه ټول ورځ د شپې آرام کی نو ستړی ستومانی ختم کی اکټ کی وجعل الليل لباسا پینځم ګرځولې دا موږ شپې لرا د پار د پار دی د شپې اوم وبنینا فوقکم سبا شدادا جوړ کړی موږ هر پاس تاسو نه او اسمانونه سخت د اسمان نه فائدہ بادشاہ ملي غدا ملي اتم وجعلنا سراجا وهاجا ګرځولې موږ دیو پړکی دونکو نور لا تکلمون الا من اذن له الرحمن خبر باندې شي کولې مگر هغه چاته چې اجازه کړی د رحمان ذات وقال ثوابا او ویلی د حق په دنیا کې تا چې دنیا کې د حق پیدا کړی ای بل الله سره خبرې کوي او الله رب العالمین بلای سره خبرې کوي د خوشاله ذالک الیوم لاق دا ورځ حق ده او ان شاء تغلا الی ربی ما بر چا چې خوشي او دې نسی رب لرلار د ورتلو ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا موږ یې رو تاسو لرا د عذاب نږدې یوم ينظر المرء ما قدمت يدا باور او بیا به وای کاش چې زه خاور وې او نن ما سره یې سم نه وې صورت کې هغه د سيزونه ذکر کول چې هغه شریک دي په میان د بادشاہ او د غدا کې او تفصیل د یوم الفصل ذکر کولو سوره نازعات مکی سوره ده یو دیام دی په نزول کې یو کم ادیایم دی په ترتیب کې په سوره نبانا فالسابقات سبقا شاید بیا مکه کې دوی ملائک حکم د الله تا په مکه کې دوسرا فالمدبرات امرا نو شاید بیا تدبیر کون کې ملائک کار د الله لرا یوم ترجف الراجفه باورز چې جړک بوې جړک بون کې ورځ ایا موږ واپس کړې شړو بنی حالت تا حافرات خلق وای په عربی کې رجع فلان الى حافرته فلانی واپس شو حافرتا مطلب غړم بنی حالت تا نو دای وای چې ها موږ نو باندې حالت واپس شو ایدا کنا زامن نخرا ایا کلا چې شو موږ اډو کی زاړ قالو تلک ایدن کرتون خاسرا وای دی ایبرا بدا وخت کې واپس کېدل پتاوان کې یوم یتذکر الانسان ما سعا فاورز چې نصیحت بواري انسان هغه چې د کوشش کړي او کار وکړي شي جهنم د پاره چا چې دې دلري دي اما من طغى واثر الحیات الدنیا هر جهه څوک دی څنګه چې یو ګړه وره کوجند دنیا نو یقینا جهنم د ځالې هر چا سوځي چیرېږي د پېښې درد دنا ولا نفس عن الهوى او من کړي ځان د خواهشاتو نه فإن الجنة هي المأوى نو یقینا جنت د ځای دی فيما انت من ذکرها الله نبی علیہ السلام نه نفی علم غیب کوي فیما انت من ذکر چر دیتا د یاداش د دې قیامت نه تا ته دې علم نشتا الی ربک منتها رب ساته انتها علم د قیامت دا انما انت منذر من يخشاها یقینا یقینا دې يرون کې هغه چا لرا چې رګي د قیامت نه ویا چې دای کله چوینه دی لرا وخت نه تیر کړې مگر عشیاتن وقت مازیګر او ضحا یا ورد چاش صورت کې اس بعد قیامت او تغویب دنیاوی ذکر کولو سوره عبس مکی سوره ده سلیرشتم نه په نزول کې په سوره نجم نه د دې صورت داوا او خلاصہ تحذير دې په تبلیغ باندې په تبلیغ باندې تیزی ورکړي اس بعد قیامت او حالات د قیامت ذکر کړي دارنګي صورت کې دا خبره ذکر کړي چا کم چې طلبګار دی اغله توجه ورکا بے طلب پریدا بعض خلک وای مونږ بے طلبو کې طلب پیدا کوو پیغمبر ته الله په دې باندې تنبیه ورکړي او وی به طلب پرېدا کم چې طلبگار دی تا ته مخامخ ناشته اغله توجه ورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغله دی حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ هړون صحابي دی خو مخلص دی نبی علیہ السلام دا خیالو بل طرف ته سنادید د قریش راغلی دي ابو جال اربا شیبا او نور نبی علیہ السلام ایله توجه زیات ورکړه نبی علیہ السلام نیت صحیح وو چې ګنی دا لوی خلق دي نو چې دای ایمان راوړي نو د دې قوم په خپل ایمان وروړي دې د پاره کول او دا بل سړی عبد الله ابن ام مکتوم دا زما خپل مرګره دی نو کوس نه دل برستو مسله بیان کوم د دې سوال ابرستو حل کوم خدا خلق اهم دي چې د ایمان وروړي نو قومونه وټول ایمان وروړي یت صحیح وو لیکن طریقه صحیح نه و الله پاک دایتونه راوړي چې هغه تا ته مخامخ ناس ته توجه کوي ایله توجه ورکا ورکی کړه بل کار وکړي چې یو سړی ځان ته غټ وای بس غټان پرېدا بل کار وکړي هغه غریب خلک چې تا ته مخامخ ناس ته ایله توجه ورکا عبس و تولا تندې تریو کو نبی علی السلام او مخ واړولو د خپل به خپل صاحبینا ان جا علماء دیو جنا چرالو د لړوند وردن ته الله وی ان جا الاعمى روند راغی او مخکې سوره حجرات کې ویلو ولا تنابزوا بالالقاب بد نمونه مالې چې ا چانوم ذکر کې الله وی بد نمونه مالې او دلته الله خپل وی لوندراغي د قران آیتونو کې ظاهري ټکراو ښکاري ما ته جواب کړ یاد دې څه جواب ا د بدنه د کوزه د مدد لپاره آلته د پاره د رسوایو الله چې منه کوي مطلب دا چې د چا د رسوای د پاره بنوم ناري اوروندا اوګړه دا څه کنه او دلته چې الله ذکر کوي د پاره ترحم مطلب دا چې خلق به باندې رحم وکي واما من جاءك يسعى ويخشى هر چا سوق دي چې راضي تعالی په منډا او یریږي د الله نه فانت انو تلها نو ته دا نبی پروا اسمه کوا کلا انها تذکرہ ارګه داسې نه یقینا دا قران دې د نصیحت کتاب انها تذکرہ یقینا دا قران دې د نصیحت کتاب فمن شاء ذکر سوق چې یاد دې قران لرا فی سوق چا چې خو غشین هو دې پوری قران لرا یاد کی پسې پوی عزت مندو کې اوچ دګړې شو کې متطهرا پاکي بیاي دې سفرا پلاس د لیکل کو ملائکو کرام بررا عزت مند دیو نیکانه قتل الانسان ما اکبر فلانت دیشی انسان سلو کفر کو یو شاعر وی قتل الانسان ما اکبر رہو کل ما رعل غدا انکر رہو فلانت دیشی انسان سلو کفر کو کله چې هدایت لیدل د انکار کړی دی من ای شین خلقا د کم یو شینه پیدا کړی دی الله دلرا من نطفه د یو ساس کیو بونا خلق او پیدا کړی دلرا فقدرون انداز کړی ثم سبیل یا سرا بیا لار ورته آسان کړی دا ثم اماته فاکبر بیا مړ کو دلرا نو قبر کې دنه کو بیا کلا چې خوشی د الله ان شرانو دوباره به پیدا کی کلا لما یقضی ما امر هرگز دا سندا هیڅ کلا را نه پوره کړی هغه څه چې حکم کړی الله دتا او دې ګور انسان خپل خوراک تا سمرا دوی کړی دی مونږه وبولرا صبن پراتو یولو سره پروا به نه ورک شمړ خپل کار کوا و امه د مورنا زیبا د مورنا تختی ابو دوی بچیا نه کی راکا تا سره په دنیا کې ډېر خېګړې کړې وې شپې و ټول شپه ویخه ناشته هم ستاره لپاره او دارنګي ستاسو بیان میکړی دي او تا خدمتونه میکړی او ته مور خپل کار کوا ته اوس تا خپل کار دی او زما خپل کار دی وابي او د پلار نه بچیا ستاره بار خو ما ګرمه تنو کتلی یخنه ته وینو کتلی حرام مې نه قتل هر څه مې راوړل د دې لپاره چې تلو شي او ستا تربيت مې کړو بچې وو ته بلار خپل کار کوا زه بابا خپل کار کوا نن تعالی سره نشم درکولې وصاحبتی د بیبینا بمنډه وای خاوند قیامت کې خدا وته وای چې زما ستا وړې رمینه وا او ستا بار مار سکړی دي هغه ته خپل کار کوي دارنګي د خزبه د خاوند منډي وي دا یو ذکر کوي او بل په قیاس کوي و بنی او د زامنونا لار بزوی دوی بچی خپل کار کوا سړی وا پزان د ځان په غم باندې لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنیه دار یو سړی د پارا په د ورځ باندې یو شان بوي یو غنی چې بے پروا کړی بيدل را د بلنا هر سړی به د بلنا بے پروايي اولائک هم الکفرۃ الفجر دا کسان دي کافر او خلاف کوونکی د حکم د الله سورات کې تعذیر به تبلیغ او اثبات قیامت حالات قیامت او دا ذکر کول چا مخامخ ناس دي هغه طلبګار هغه توجه کا به طلب پرېدا سوره تکویر مکی سوره ده اوم دې په نزول کې په سورۃ اللهب نه یو اتیایم په ترتیب د قران کې په سوره ابسنا په دې سوره کې شپږ حالات ذکر کړي د فنا د عالم او شپږ حالات د ابتدا د قیامت او اس بعد د قیامت کوي په ترکه سره د ما سبقنا اول شپږ حالات د فنا د عالم اذا الشمس كورت کلا چې نور تاو کړې شي ول کړې شي تکویر کور اصل کې وای دا ول کول تا لکه سړی چې پټکې وای او دا سوال پکې راتاو کی الله وی چې هغه محبوب مال به پرې خودل شي وایذل وحوش حشرات او کله چې درندگان راځه مګړې شي څه مطلب بعض خلک وای د قیامت پورې زناور به مراجم کی او وی حدیث کې مرادی چا بیخکرو با د ښکرورو نه بدله والی دا خبره غلطه ده قران کې الله وایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سورہ بنی اسرائیل بل سمات کې تیر شو الله وایي چې ما پیغمبر نه را لګلې رضا عذاب نه ورکو نو په میخو کې کم پیغمبر راغلی په واګانو په ګړو کې کم پیغمبر راغلی دی دا خبره صحیح نه ده اصل خبره دا ده چې دا یو تمثيل دی مثال دی مطلب دا د قیامت دا هیبت دومره سخت دی کچره په دا ورځ باندې زناور وې ناغي بوم انسانانو تر منډه وهاله حالانکه عام طور باندې زناور چې هغه انسانانو نه تختی منډه وهي خدای قیامت هیبت دومره سخت دی کچره پورز د قیامت زناور وې زناور به انسانانو ته رامنډ کړیو دا نه چې زناور برا جمع کی وای او حدیث کې چې راځي چې بهکرو به ښکرور نه بدلوالي نو دا غیر مراد مظلوم او ظالم دي مظلومان به ظالمان رسو کی بدلوالي دا زناور مراد نه دي وایل البحار سجرات او کلا چې دریابونه اوچکړې شي وایل نفوس زوجات اوس حالات د ابتدا د قیامت او کلا چې نفسونه یو ځای کړې شي اګرم رضی الله وای ردت الارواح الى الاجساد الاصليه روحنا د اصلي بدنونو سره یو ځای کړی شي په قیامت کې معلومه ده شو چې دا روح د قیامت نه مخکې کله چې د انسان د بدن نه اوزي نو بیا د انسان بدن ته نه واپس کیږي څنګه چې باندې خلک وایي او بیا واپس کینا اذا النفوس زوجت ردت الارواح الى الاجساد الاصليه واذا الموءوده سئلت کلا چې ژوندې غږې کړې شي نه تاسو کړې شي ګور اسلام سمره د امن او د مینې محبت دین دی یو طرف ته ژوندۍ لونه به خخولې مخکې د بیان د قران نه او یا دویم طرف ته رومیان دي ناغي د حد زیات درجه ولا ورکړه اسلام اعتدال ور درمیانه روي نه بالکل د حد نه واړولې او نه بالکل ذلیل کړي نبی علیہ السلام وی حب بیلیا حب بیلیا من الدنیا اسنین النساء والطیب او کما قال ما تستاسو د دنیا نه دوه شیونه خوښتي یو محبت د خزو مطلب دا چې د آی سره انصاف کول دا چې نبی اسلام خو سره محبت کول خو محبت مقصد دا چې دا چونکی کمزور مخلوق دی نو په دې باندې ظلم مکوئ دا مقصد هغه چې حاضر کړی وي فلا اقسمو بالخناس نه دا چې څنګه د مخلوق ګمان دی گوا کو مزه استور پټې دن کې ال جوار مخیتون کې ال کنس ولار په برجونو کې واللیل اذا اسسا او شپا کله چې بشاشي وسومه ذات نفس او سبا کله چې سوالي یقینا دا وینا د رسول عزت منده ذی قوت عند العرش مکین خاوند طاقت دی پنه دارش مرتبه والا دی متعین سمامین تابیداری کړی شوی دا په دې ځای کې امانتدار دی او نه ملګری تاسو لیونی ولقد راو بالفق المبین تاقی سره لیدلو نبی علیہ السلام جبرئیل امین لرا په کینارو د اسمان کې ښکارا پکې نارو د اسمان کې ښکارا ولقد راو بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين او نه دا پیغمبر په بیان د وحی باندې بخیلا لمن شاء منکم ان یستقیم سپارا دا چا چې خوږی تاسو نه ان یستقیم چې ودرېږي الله تا وما تشاءون الا یشاء الله او نه واړی تاسو مگر چې واړی الله چې رب د مخلوقات دی سورۃ کې شپږ حالات ابتدا د قیامت او شپږ د فنا د عالم سوره انفطار مکی سوره ده دوا دی آیم دی په نزول کې په سوره نازعات دا او دوا دی آیم دی په ترتیب کې په سوره تکویر نه مکی سوره کې اولنی آیات کې ویلو اذا نجوم انقدرت په دې سوره کې دوه آیات کې وایي اذا الكواكب انتصرت یا مکی سوره کې سلورم آیت کې نورم ګڼ وجودي داوی صورت اثبات قیامت په ترکه سره د مخیرا اذا سما فطرت کلا چې اسمان ان فطرت اوچوي وایذ الکواکب انتصرت او کلا چې ستوري ونستې شي وایذ البحار فجرت او کلا چې دریابونه ختم کړي شي یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم او انسان سشی دوکه واچو تعالی را بربک با په مان دان یعنی ربک درفستان الکریم جی عزت مند الذی خلقک هغه ځان چې ته پیدا کړی ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا سشی پویا کو تعالی را صدا ورځ بدلی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا نبی شفاعت قهری پاغ ورځ چې فائدہ ونور کې یو نفس دبل نفس شي والامر یوم ذل لله او به سلام بدور باندې الله لوی صورت کې اثبات قیامت په ترکه سره د مخکنا سوره متوففین مکی سوره ده شپږه ته هم په نزول کې په د سوره عنکبوت دریا ته هم په ترتیب کې پنځه انفطار نه داوله صورت ترغیب ہے اعمال صالحہ او تا او وضاحت ذکر کوي په یو مثال سره مثال د دنیا سيزونه چې علي زاغه د بارو خو ډیر مړنه کوټاو کرا پکې ګوري خو خراب یوازې دین دې چاغه لنه پويږي ویل للمطففین لا کده کمی کون ګلا الذين اذا اكتالوا على الناس هغه سان کلا چې دی په باندې کې په خلکو باندې یعنی من الناس د خلکو نه یستوفون قرعلی و اذا قالوا وزنهم يخسرون او کلا چې وَإِذَا كَالُوهُمْ او کله چې پوره ورکې دی لرا او وزنهم یا وزن ورکې دی لرا یخسرون کمې کوي لرا الا یظن اولئک ایا ګمان نه کوي دا کسان انهم مبعوثون یقینا دیوا دوباره پورته شي یعنی دا ګمان نشته چې دوباره پورته کیږي الله له حساب کتاب ورګي یا من عظیم اورد لویتا اورد جبدی خلق رب مخلوقات تا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین خبردار یقینا کتاب د بدکار وای بسجین کې سجی په کو تعالی سجین کتاب مرقوم دفتر دی لیکل شوی ویل یوم ذل للمکذبین هلاکت دې په دا ورځ درو جنو لا الذين يكذبون بيوم الدين هغه کسان چې درو جنتیا کوي په ورځ قیامت وما يكذب به الا كل معتد نسيم درو جنتیا نه کوي په دی باندې مگر هر یو ګناګار د حد تیرې دونکو ګناګار کلا هرګز داسې نه دا یقینا کتاب د نیکانو وی و فعلین کی پوښت مقام دی وما ادراک ما علیون سشی پویا کو تعالی را سد علیون کتاب مرقوم دفتر دی لیکل شوی یشهد المقربون حاضر وشی دیتا نږدې خلک ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان به په نعمتونو کې وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او پدې کې شوق دی وساتي شوق ساتونکي ومزاجه من تسلیم ګډون دا دی وی د تسلیم دا یو چې نه چې کې وباري باندې نه کار خلک مثال دا سره سوب الكفار ما كانوا يفعلون حال بمعنى د قدر تاقی سرا بدور کړشو کافر وتا هغه چې دی کوونکی وغه لرا صورت کې وضاحت په یو مثال ذکر کولو د اشترا چې د دنیا حاسدون علی داغه تلی او یوازې دین د امامات ده سوره انشقاق مکی سوره ده درې تیام دی په نزول کې پس د انفطار نه سلور تیام دی په ترتیب کې پس د متوففین نه په دې صورت کې ترغیب ورکړي اصل عقیده دا او فنا د عالم ذکر کړي فنا د عالم ذکر کړي او اثبات قیامت په ترکه سره د مخکې دا اقبال وای نشان مرد مومن باسو بویم چې مرګ آیا تبسم مرله به وستا وې دا مومن نه قدر دویم کله چې ولا مرګ راشي دا په شونډو باندې خندا وی ابو دردار رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو خدای به وښه وا کله چې په وښ کې رالو نو هغه ته وای اے ملی اے ملی ولا تاکل صدقات یا ساته کار کوا او چاته لاس ونیسی هغه ته وای ان عجزتو کله بډای شم نو بیا قال انتقتم ولا وگی ټولوا او باغی ځان لري د ګټه او چاله سوالونه کی حرام ابن ملعان رضی الله تعالی عنہ کله چې وفات کېدو سینا کې نزا تللی دا او وینا رالی او په خپل مخ باندې اچي ځکه وینا د شهید داغه لپاره پاکه ده دا وای اوس دوه رب الکعبه زه کامیاب شوما زمانه خالق ابي برباني قسم وی دارنګي حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ چې دا عربو غیر چاپیرا فوجونه دنه تاو شي او دې باغ ټیم باندې شعر وای هغه وای لقد جمع العذاب حولي واجمعوا قبائل واستجمعوا كل مجمعي واما من اوتی کتابه ورا زهری هر چا سوک دے چې ورکړې شامل عمل د اخواد شانا نظر دا چې دی باواز کې د هلاکت او د نکیوا جهنم تا انه کان فی علی مسرورا یقینا و دې په دنیا کې خپل آل کې مست دنیا کې ډیره مستی کړې و انه ظن علی اور یقینا د ګمان کړو چې دی با پیدا نه کی دوباره دلرا دې دا خیال چې دوباره به پیدا کیږم بلا ولنا انه کان فی علی مسرورا یقینا ودی خپل آل کی خوشاله ګمان کولو چې دوباره ورته نشي ولنا یقینا رب دې په دوادې لیدون کې فلا اوسمو بالشفاق د دې دریو آیاتونو مقصد دا دی چې دا شفق لیل او قمر د دې وخت ډیر کمی نو څنګه چې د دې وخت کمی دا رنګ انسان ستاجون هم څه دی کم دی فلان راځي څنګه چې د مخلوق ګمان دی اقسم بالشفق زه غوا کومه وخت ما خام لا د ما خام هغه سرواله چې راشي بر طرف ته مغرب طرف ته لږ ساتي او بیا ختم شي دا رنګ د انسان ژوند ډیر لږ دی واللیل و ما وساق او شپه چې راځم کی مخلوقات والقمر اذا تساق اوس پوک مې کله چې را غونډ شي لترکبنا طبقنا طبق خامخا اړولې بشي تاسو په یو حالت باندې د پاسه بل حالت فما لهم لا يؤمنون سدي دي خلقو دا چې ایمان وروړي کله چې لستېږي په دې باندې قران دې سجدي نه کوي بلکې هغه سان چې کفر کړي درو جنتیا کوي والله اعلم بما يعون الله خپوي دي پاج جمع کې دي په خپل عقیده کې فبشر بعذاب الیم زیر ورکا فاز عبدالناک مگر هغه کسان چې ایمان او عمل وکړي کا دیلا جر دي غیر ممنون نه وای کټ کې شوی صورت کې بیان د تو اثبات قیامت او فنا د عالم ذکر کولا سوره بروج مکی سوره ده اول اوشتم نمبر ده پنزول کې شمس نازل شوی دی او ترتیب سورتونو کې ایزاد یایم دی پنځه سورې انشقاق نه باقی صورت کی اس بات قیامت ہو فسو بیت و صدورا په دې صورت کې څلورم آیات کې دا غي مثال ذکر کړي او دلا صاحب الخدود یو جنې ورپسې راوړو یا ما کی صورت کې ذکر کړیو انک قادون الی ربک قدحن فملاقی انسان ته مشقت چتون کې په دې صورت کې د هغې نمونه ذکر کوي اصحاب الخدود یو جنې ورپسې وروړو دا وې صورت انجام د هغه چا چا چې موحدین له تکلیف رسولې ده او دې صورت کې یو واقعي طرف ته اشاره کوي گوار شاهد او مشهود د شاهد نه مراد سری او مشهود نه مراد سری د دې ګړې معنی دی لخيار کوي یو دا چې شاهد نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور نه مراد امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با خپل امت باندې گواہی کوي لکه مکه سورې نساء کې ذکر شیو اچي وجنا بکالا اولای شهیدا یا دویم معنا شاهد نه مراد امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مشهود نه مراد مخکنی امتونه لکه نو علیہ السلام بوئی چې ما دې قوم ته مسله بیان کړې ده قوم انکار کی ای بوئی ستاسو گواشتا نو علیہ السلام بوئی آو امت دا نبی علیہ السلام زما گواہان دی نچنو امت دا نبی علیہ السلام گواہیو کی آغی بوئی چه تاسو خو زمون په وقت کې نوئی سنگا گواہی کوئی امت دا نبی علیہ السلام بوئی تاوئی چه منگل اللہ قرآن نالے گلے ہو او قران کې الله دا ویلو فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما دا نیم سو کالا تیر کړو نو علی السلام دریم دا شاهد نه مراد اندامونه د انسان او مشهود نه مراد انسان بدن یوم تشهد علیهم السنتهم وارجلهم باغرز الله وی چې جبه بګوای کوي په انسان باندې خپل لاسونه بګوای کوي سلورم دا شاهد نه مراد عیسی علی السلام او مشهود نه مراد دي انسانان فرشته به گواہی کوي په انسانانو باندې شپږم دا شاهد نه مراد دي عام ملائک او مشهود نه مراد دي انسانانو پیریان دویم دا شاید نه مراد دی انبیاء علیہ السلام او مشهود نه مراد دی امتونه داغي اتم دا شاید نه مراد دی قیامت او مشهود نه مراد دی عمل د انسان یعنی قیامت د گواہیو کی په عمل انسان باندې الله دې ذات الوقود اور خاوند بلې دو بدل دې اصحاب الخدود نه اذو مالی اخود کل چدی باغی بانی ناسو وهم علا ما یفلون بالمومنین شهود او دی باغسا چه کول مومنان بانی وازر وما نقمو منهم او دوی بد نه ګڼل د دینه مگر دا خبره چې ایمان ورو په الله چې امتحان کې اچولو تکلیف کې اچولو مؤمنان سړي او مؤمنان خلي مولانا روم ذکر کوي وای دا اوره بل کړو یو خل راوستا او ماشوم راغی نواغس په غور ته ور واچو بادشاہ ته ولار دی هغه ماشوم دا غور نه ورته आवाज کوي و مورې را دانګ اور نه دا خو جنت دی باغ دی داغه مرودانګل بادشاہ حیران شو او بادشاہ راغی ورته مخامخ وته اورا ستا کار خو سوزولو نو تاولی داونه سوزولا دا الله قهر او غضب بجوش کراغی هغه اور لمبې زیاتې شوې او هغه بادشاهي په لپیټ کې واغستو او ټولې تباه او برباد کړ او بیا مولانا روم وایي بانګا ما چونګي کار انجا رسید پایدار سکی کار ما رسید کله چې د الله کار په جوش کې راغی هغه ټولې تباه او برباد کړ هل ادا کا حدیث الجنود اراغله تا ته خبر د لخ کرو فرعونیان سمودیان بلکې هغه ځان چې کو فرکړې په درو جنتیا کې والله من ورائهم محیط الله دې رسودی نه ګرا چونګي بلکې دا قران بزرګي والا دې فی لوح محفوظ ولا محفوظ کې یعنی بدفتر عالی درب کې پروت دی صورت کې شواهد ذکر کول په اثبات قیامت او دارنګي زجر او رټنه ذکر کول هغه چاله چې مؤمنان له تکلیف ور کوي سوره طارق مکی سورته ده شپږ دیر شمده په نزول کې پد سوره بلد نه مکی سورته کې ویلو والله من ورای محیط دې صورت کې څلورم آیات کې وایي ان کل نفس الا لما علی حافظ یا مکه صورت کې دیار لسم آیات کې ویلو انه هو یبدئ و یعید دې صورت کې شپږم آیات کې وایي خلق من ماء دافق اورم غن وجودي دا اول صورت فنا د عالم او دا د اخیری هغه صورتونه دی چې هغه کې اسباد قیامت وو وسماء والطارق شاهد هغه شاهد هغه شپې راتلون کې ستوري طارق د شپې راتلون کې ستوري ته وایي هغه به طرقت الباب هغه کې وایي چې کله د شپې دروازه وټنګي الا علی حافظ مگر باغی بانی نگاہ بانی دی فلینظر الانسان مما خلق او دی ګوري انسان د سره پیدا کړی شوی پیدا کړی شوی مما ان دافق د بوټو په هنګونه یقینا الله واپس کولو د دبانې قدرت لري یوم تبل سرائر باور شکار بشی رازونا فما لو من قوت ولا یاسر نبی دل طاقت و نمدادی والسماء ذات الرجی شاید د اسمان خاوند د بارانونو والارض ذات الصدع او زمکا خاوند چاودونو انه لقول فصل یقینا دا قران وینا د جدای دا وما هو بلاز او ندی دا ټوکی انهم یکیدون کیدا یقینا دای تدبیر کوي تدبیر واکیدو کوي دا ځان تدبیر کومه تدبیر فمهل الکافرین امهل مرویدا نو مولت ورک کافر لا مولت ورک دیر زمانہ صورت کې فنا د عالم اخری د آی صورتونو چې کې فنا د عالم ذکر کولا سوره اعلی مکی سوره ده اتم دې په نزول کې په د سوره تکویر نه او وا دې ایم دې په ترتیب د قران کې په د سوره طارق نه باقی صورت کې پیدائش د انسان ذکر کو دلته تکمیل د انسان ذکر کړي د دې صورت نه تر سورۃ الليل پورې په دې شپږو سورتونو کې یو مضمون بیایي چې هغه د تزهید من الدنیا او ترغیب ال الاخرت د دنیا نه بیرغبتی او آخرت طرف ته ترغیب ورکړي خلاصه د صورت په دې صورت کې دوه مسلې ذکر کړي یو اوله مسله خالق لكل شيء هو الله دارس پیدا کون کی دی یو اللہ اللذی خلق فسوا یو دویم عالم بکل شین هو اللہ او مات کی انہو یعلم الجار وما اخوا ور سره دوا نعمتونه ذکر کوي په انسان چې کله دا دوا دي جوړ شي الله وی دو نعمتونه به درله درکم یو سنقرئک فلا تنسا یو دا چې علم د قران بدل درکم او دویم آیت نمبر 8 اتم آیت کې ونیسرک لليسرا دویم دا چې جنت ته به بوزما کله چې تا دا دعا کې دې جوړې کړې نو طالب زه دا دوه نعمتونه درکم او هر ذات چې انداز کړلې پادانو طریقہ د ژوند یو د خود لیدا والذي اخرج المرعى هغه ذات چې راوستلې دی ورشو مرعا چراګا چې باقي غوا میخه غړو بيزه سريږي لرا چې علم د قران بدل درکما نو مې هروا قران لرا ما پرې د قران لرا دا نه چې بس پر شعبان او رمضان کې د قران ویلو او بیا په ټول کال کې قران نه رالې نه نه فلا تنسا علم د قران به بیا پرې دینا الله عزت العلم د قران در کوما وګریات ساده فلا تنسا اسنه چې بیا قران د نهیر شي او قران پرې دی نه نه پرې دی به نه الا ماشاء الله مگر چې غواړي الله انه يعلم الجهر وما يخفى ولي زکه چې د قران بیان د قران ویل او قران بل د خودل دا سره عبادت دی او عبادت تر مرګ پورې دی دا یو ورځ دوه نه دی نبی علیہ السلام ته الله وای وعبد ربک حتا یاتیک الیقین پیغمبر تر مرګ د رب عبادت کوا نو قران با تر مرګ پورې وای وای بکره چې پرې دی خو بنا زنانه د کور کې ځان زراعت کی د الله سره چې تر مرګ به قران وایو بل له به اورو او بل ته به خایو فلا تنسا الا ماشاء الله مگر هغه چې وړي الله جنان اکثر ما سره هر کال لوزو کی چې مونږ با بیا قران پرې دونا او بیا کله چې سالانه در شروع کوم بیا پکې دو زنانه یو یا درې زنانه ټول کال داینه زیاتی گنا کله کله راشي بیا باغ لوز باندې عمل نه کوي بیا د قران هیر وی نه چې خبر شوي چې سالانه درس د قران د اختر نه بعد بیا شروع شو بیا برازي کروزانی او که هفتواری وي هر ورځ باندې تاسو به کوشش کوئ چې د دنیا ټول کارونه به مخکې رسو کوئ او قران لبرازي فلا تنسا الا ماشاء الله مگر اج وړي الله یقینا د الله کوي په کارو په سچ پټ دي وليسرک لليسرا آسان وبزم تعالی جنت بلکې تاسو غره کوي ژوند دنیا لرا او آخرت خیر غره دی او ابقا همیشه دی ان هذا لفي صوف العلا یقینا داری په سي ګړم باندې کې سیفر ابراهيم عليه السلام او موسی عليه السلام سورہ کې دوه خبرې ذکر کولې دوا کی دی یو الذي خلق فسوا دویم یعلم الجهر وما يخفى او دو نعمتونه ذکر کول یو سنو غریو کا فلا تنسا او دویم ونیسرو کلیل یسرا سورۃ الغاشیہ مکی سورۃ ہے اتش پیتم په نزول کې پد زاریات دا مکه تزید من دنیا او ترغیب ال اخرت نو دې صورت کې تخویف دې منکرین لا او بشارت دې زاهدین لا صورت کې تخویف دې منکرین لا او بشارت دې زاهدین لا یعنی چې الله عبادت کوي ایله زیر ور کوي حال بمانا د قد سره غاشیه دا نوم دی د نومونو د قیامت نه او یا مراد هغه وخت دی چې اور په پټي ټول لرا چې سورې ابراهيم کې تیر شو په نو سمات کې حالت اتا کا دي ذل غاشیه تا کی زرا غلو تا تا خبر د غاشیه نو بیا سوچ کو چې را دا وسنګي الله وی ویل الارض کیف سطحت زمکه دا ګورا څنګه ورول شو چې زمکه مې خور کړی دا دارنګي قالینو خورول شمه لونګو استاد محترم فرمایل وایي شیخ قران رحم الله فرمایل چې زه په مکه کې مسجد خیف کې مولانا عبد الله سندی رحم الله سره می قران ویلو چې کله دې ځای تر اورسېدو وای ما ته چې حضرت دا یو څو سيزونه ولې ذکر کړی دي اوخه او دارنګي اسمان او غر او زمکه وغیره وای داسې جمعه کې یو کړکې وا وای ماته وی چې داسې بهر وګوره سخ کاری وی ډلې ډلې وخان روان وي یمای وخان یماته وی چې هغه مخامخ وګوره سدي یمای غرونه نصیحت ورکوا یقینا ته نصیحت ورکونکو نه لست علیم بمسیطر نه ته بدی باندې نگهبان الا من تولا وکفر مگر هغه څوک چې واره دو او کفر وکړو نه عذاب اور کی دل الله عذاب لوی ان الینا یابهم یقینا من تواب سیدای ثم ان علينا حسابهم بیا یقینا پمنګ باندې حساب دی دی صورت کې تخویف منکرین لا او بشارت زائدین مومنین لا او مثالونه پیش کول په بعد قیامت سورۃ الفجر مکی سورۃ ده لسم دې په نزول کې بعد سورۃ اللیل نه او یو کم نوی دې په ترتیب د قران کې بعد سورۃ الغاشیه نه ارګل چې ما کی سورۃ کې تخویف ذکر کو او زجر ورکو او دې صورت کې ترغیب او ورکای تزرع خشوع تا چې انسان د نیلام ورځې وې لاړې درنه خلکو ځان له جنت وګټلو خلکو ځان له جنت وګټلو قران ویلو قران ته کې نه استل د رمضان المبارک په میاش کې تاسو وکړل خوبونه تاسو وکړل فضولیات غب شپ تا څه وکړل ځان له دې څو ګټل هیڅ دی ونه کړل نو صورت کې تزيد من دنیا په ذکر د مثال او ترغیب د اعمال صالحه او تا والفجر وليال ناشرن شاهد دی ورده سبا ستا په غفلت باندې اې انسانا څومره غافل اې دیو جنوي غافل تجھ گڑیالی دیتا ہے منادی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا دی وغافلہ تا خو هیڅ ونه کړو عمر دې هسې برباد کو هسې دې ځان تباه برباد کو دا د نیلام ورځې وې لاړې درنه چا چې ځان له جنت ګټلو ای ځان له وګټلو وليال ناسینا ولشپیر رمضان المبارک اخیری عشرہ وشفی والوتر جفت و تاک مخلوق و خالق دا اختر روز و عرفہ گرمانی دی انتظار کولې شي یعنی مورچا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه هر چې انسان دی کله چې امتحان وکړي په د باندې رب د غار عزت من کی د لرا نعمتونه وکړي په د باندې نو دی وایي به تور استهزاء ربي اکرمن رب زما عزت من کومه لرا هلکه څنګه یې پښتو کې وکړم. نو استاد په خپله ژبه کې وکړه چې موږ پرې باندې پوه شو. استاد اریان شو. بیا هغه ووی وی استاد دې نه شي کولی زه درته وکړم هغه ته وکړو ورته وایي د دې معنی دا ده وتاکلون التراث اکل لما خورای تاسو مال د مړو لرا په خورلو ډیرو سره استاد د مړو مال تخری کومږي خورو بازو یې پنځګری پنځګری دی دا چې جوړ کی دا ما تراث معنا د مړو مال بدعتيان د مړو مال نه خوري دا وای الوی رمبه ما خام اسپور نشي مولا کرا خامخا ولېګا په دریم ورځ باندې مولا کره خامخا ولېږه د هغه جامې دي د هغه صادر دی زموږ استاد محترم فرمایل وای شو قران رحم الله فرمایل چې زه ورکه ومه او زما بلار چې مړ شو نو زما د پلار کوواټې صادرو هغه وخت کې کوواټي صادرې ډېرې مشهورې وي بدعتي مولا رالو نو چې ارز واغستل نو زما تر ته وی وی هغه صادر د دې هغه مال راکا وی هغه ما سره او وی زما تر رالو ما نه داسي روچک او غصادر وی ما نو ور کولو هغه چې نه دارا کدا د مولا حق دی ما نه واغستو ما له کې سوچ کولو کچره په اسلام کې داسي نه دا خو ډیر سخت ظلم دی دا خو د یتیم سره ظلم دی چې پلار دې مړ شي او د هغه مال دې خوړی شي رستو چې کله بیا ما علم کو ما ته پته ولګي چې و اسلام کې خدا نه وو دا خو دې بدعتيانو مليانو ځان لره واکړیو انا دا وای مليان تاسو ته غوسه دي غوسه بني یا سړی د خلیل نوړې اعلی چې نه به خوري ابا تعالی غوسه کیږي نه چې به مړ وشو نو د مولا به مزي وي ما خام براتلو د ذکر خوراکونه د مړي د کورا نو د جمعې په شپه براتل خوراکونه نو په درې مرز به خوراکونه وو په سلويخته مرز به خوراکونه وو او په کال به بیا خوراکونه وو او د مړي سامان هغه جدا او هر څه د مولاو مولیانو خو مزه وي هغه هر څه په باندې بند شول اوس څه بني وای تر هغه به جبريل یو بل را پرځولې او ماتا ته در بخلي او سلوي ورځې مزيري د مولا کور کې چرچي دا سلوي ورځې مولیان مزي وکولې په سلوي ورځو کې بل مړې شو بیا به هغه د کور شروع شو نو ملا به کور کې پخلی نه کولو بدعتي ملا دا اوس هم بدعتيان داسې کوي هغوی د خلکو په تمه وي بل ته وایي ولګوه ولګوه خو چې په ده باندې راشي نو بیا بیا یې ملا ماتوي دی نه لګوي بدعتي ملا چرته پیسې نه لګي او نه چرته انفاق کوي هغه یو بدعتي ملا تقریر وکړو جماعت کې تقریر وکړو وې دا الله په لار کې چې ولاګې او وینا توې کې دومره ثواب دی دومره ثواب دی یو خزه واورېدل خزه چې واورېدل نو هغه فورن کور کې بانګیو چرګو هغه چرګي حلال کو چرګي چې حلال کو مولا چرالو نو مولا وته وی دا چرچ ته چې پوښ کړي هغه وته دا خو هغه کور کې زمون چرګو هغه می حلال کو گاونډیانو لمه مرکو تعالی مې پرې خو بولا غوسه شو وتا دا سیدا سي دا ولې حلال کړی دی هغه وته تا په جمعات کې ونه چې انفاق وکینو دا یې دوم راجر دی نو هغه ته خو مې امیانو ته دا ځان له خو مې نه کنه هغه مې نور خلکو ته بلتی مولای نو په دې کفن کې په دې پرده کې دنه ناسې ور نږدې شو ته وې څنګه چلې او چتې دی ګورا مولا ته چر په حلاله وي او یې زمړې اوی ښا خدای یو چته کوي ایو چت کو بیا وته ګورا وړي دې قبر لدی وړي هغه چرګ به حلاله کلا اذا دکت الارض دکا دکا بدعتیان خو زکه غوزوی دي ناغي به پراپګاندا نه کوي ا پراپګاندا خو به خود کوي کله وای د قبر عذاب نه مني ا کله وای دا منکرین حدیث دی او کله یو سو کله بل پتا چې شومې او خیراتونه بند شوی دي پتا چې سخاتونه بند شوی دي نو دا خو به خامخا وینو هرګز داسې نه ده اذا دکت الارض دکا کله چې وجړه کولې شي ځمکه په جړه کې دو سره وجاء ربک والملک صفا صفا الحمدلله په دې د الله نه ډېر شکر گزار یم چې زما تعلق د داسې جماعت او د داسې علما سره پیدا کړی چې دا غي سر د عزت د اوچت ته چرته غي د حرام مال نه دي خړلې چرته یې د عوامو مالونو ته لاس نه دی نیولی، د دوی تاریخ وګوره، د بدعتیانو مشران یې وګوره، ټول عمر په څښاکونو باندې لوی شوي دي، بدعتي ملا وګوره، هغه په یو څښاک کې یو ټوټه کپړه راپټه کړې ده. د ببلس ښار کې بله کپړه را پټه کړې ده، د ببلس ښار کې بیا بله، که د بیرتي کپړو ته چې وګورې نو کمیس یې یو شاني او خښته کې بل شاني، پرتوګ یې بل شاني، دا ولې؟ دا ځکه چې د ده ټول عمر، ابن کثیر ذکر کوي، ظل البدع علی اکتافهم ولو عملت علیهم البغلات. او تقدقت بهم البرازین د بدعات او غزلت د دې په سټونو به پراتی ار څومره چې د مالدار شي خدای به ذلیل او رسوایی بدعتي مولا ته وګوره د بچر ته ځان ل خپل گاډي وانلی ولی بیا به خلک وای چې مالدار دی پیسې دی ور سره خپل حالان کې خوځ به کیږي ښی پیسې به ورسره وي خو دی به ځان له چرته یو سایکل وانلي یو موټر سایکل به وانلي یو موټر به وانلي ولې بیا به خلک سخاتونه نه راکوي بیا به خلک سرسایه نه راکوي بیا به خلک څه نه راکوي چندې به نه راکوي پیسې به نه راکوي هو مولا خو مالدار دی نو چې الله د لدر کړي دی ولګوا کنه خګاړې ځان لواله ها ټیک د واسطې نشته مالا خو چې وس دې وشو ځان له واله چې د عالم عزت په ځای شي او خلک د علم قدر او احترام وکړي وجا ربک والملک صفا صفا پښتنو سره خو ځکه د علم قدر نو چې مولیانو ځان ذلیل کړو هر چاته به لاس نیولیو او ښې پيسې به ورسره وې او د ده ژوند به د ذلت او د رسوايۍ و، خلکو يې مړه که په بچي يې لم کو نو داسې حالت به ولې په باندې کو؟ د دې وجې نه علماؤ له پکار دي چې د هغوی جامه، د هغوی پېزار، د هغوی پټکۍ، د هغوی ګاډی هغه د هر چا نه بهتر وي او داسې ځان ساتي ته به وایې چې د ټولې دنیا بادشاه دی، داسې خوند کوي او ټیک ده یو سړی غریب دی، عالم دی، وس یې نشته، کور نه شي جوړولی بس صحیح ده، ګاډی نه شي اخیستی ټیک ده، لیکن کم از کم ځان خو صفا سوتره ساتلی شي که نه؟ او داسې عالم خوند کوي چې هغه د ټولې دنیا نه مستغني وي، هېڅ چا ته یې ضرورت نه وي سوا د الله نه. او علماوو له په کار دي چې الله ورله وس ورکړي چې هغه ښه بنګله جوړه کړي او ښه ګاڼی والي، د هر چا نه ښه، چې خلک د علماوو قدر وکړي، چې علم کوې نو چې داسې وکړې چې خوند کوي. وجاء ربک والملک صفا صفا او ښکاره به شي رب ستا. او ملائک صفونه صفونه وجیا یوم ازم بجهنم او مخکې ما سورہ ال عمران کې د علماو تاریخ ذکر کړو که تاسو ته یاد شي اخر د سورہ ال عمران کې چې علما دنیا داسې لیدلې دي چې هغه سلور پنځه ځله د سونه سره ځان تللې او د الله په لار کې خرج کړي دي داسې علما دنیا لیدلې دي او داسې علماء دنیا لیدلي دي چې د وخت ګورنران د هغوی د قرض د لاندې وو. داسې علماء دنیا لیدلي دي چې کله هغوی ته پته لګېدلې ده چې د بادشاه د طرف نه ما ته پیسې مقرر شوې، سوال یې کړی الله ما او د بادشاه پیسې د کرخ په بازار کې یو ځای نه کړې. نو جنازه یې د هغې نه مخکې ووته. هغوی چا ته ځان نه دی محتاج کړی. علماوو له پکار دي چې هغوی کلمه یې ورته وویله او فورا هغه مسلمان شو. مازیګر ورپسې خبر راغلو شاه عبدالعزیز پسې وایي کوم هندو ته چې تا کلمه ښېلې وه هغه مړ شوی دی او راشه جنازه یې وکړه. سهار مسلمان شو ماښام مړ شو. مازیګر مړ شو. الله چې چاله هدایت کوي بس یو بانه وله وګوري. یو صورت کې اثبات قیامت او دارنګي د خشوع او تضرع ذکر کولا چې د نیلام رزه انسان لار درنا خلق ځان له جنت وګټلو او تا ځان له سو نکړل سوره بلد مکی سورته ده پینځلر شمده په نزول کې په د سوره قاف نه نوی دی په ترتیب د قرآن کې په د فجر نه مخکې صورت کې اعانت د مینې د مالو دلته زجر ور کوي هغه چاله چې مال سره مینه کوي یا مخکې بیان د علاقت د سابقینو په دې صورت کې علاقت د موجوده ذکر کوي دیو جن ور پسې راو صورت کې د کلی د اسلام د پاره درې قواعد ذکر کوي دویم دا چې د کلی مشر انفاق چې لګی په صحیح ځای باندې به لګی او دا ذکر کوي آیت نمبر 13 دیار لسم آیت کې فکو رقبت او ادام فی من زی مذغبا نو حقدار لداغي حق ورکا علاوه تل کلی مشری او دریم دا چې څوک د کلی مشری او بدانوي چې هر وخت به ما ته خلک د ګلونو هارونه اچي او خلک به زما صفاتونه کوي نو سورت کې درې اصول ذکر کوي د پاره د کلی د اصلاح بلدیات والا ویلج والا ایله پکار دي چې په دې باندې عمل وکړي لا اوسمو بیا دل بلد دا څنګه چې د مخلوق ګمان نه ګوا کوم زه د خار لره وانت حل بهذا البلد او ستا وین را کړې شوی د پر اخار کې ووالد و ما ولد لا روزي آدم علیہ السلام بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی کبد پتا کی سره مونږه پیدا کړو انسان لره په مشقت کې ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد ایا ګمان کوي انسان چې تنګي ورانه ولي بدبانی یو تن یقول اهلک مال لبدا وای دی باوله ګول مال ډیر چې یو روپې ولګي ته بوایګنی ملک شړشم کو یتیمن ذا مقربه یتیم د چې خاوند خپل ولې یا مسکین د چې په خاورو کې پروت دی هغه مسکین لور کا چې هغه په خاورو کې خړ پر پروت دی او دا هغه د چتول سوک نشتا ثم کان من الذین آمنو دلته ثم د پر ترتیب د اخبار دی بیا او دی دا کسان چې ایمان وروړو او وصیت کو په صبر باندې وتواسو بالمرحمه او وصیت کوي برام یو بلتا اولائک اصحاب المیمنه دا کسان دی خلاص والا والذین کفروا بیااتنا هغه کسان چې کفر کړی زموږ په آیاتونو دای دی ګس لاس والا علیم نار موصدا په دی باندې به اور ګرم صورت کې د کلی د اصلاح د پاره درې اصول ذکر کول چې معاشره له سميږي چې کله په دې باندې عمل وشي سوره لیل شمس مکی سورت ده شپږ ویشتم دی په نزول کې پس سورة القدر نه یو نوی دی په ترتیب کې پس د بلد نه باقی صورت کې د کلی د اصلاح د پار اصول ذکر کړل د دې صورت کې و ما کې وای و نفس و ما سواها باقی لقد خلقنا الانسان دته نفس و ما سواها والشمس وضحاها شاهد ور وضحاها گرمی دائی والقمر اذا تلا شاید دس بو میں کلا چه ورپسی شی مطلب دا چې څنګه نور رڼا شي دارنګ به قران رڼا شي او څنګه چې سپوږمۍ د نور نه پس د شپې رڼا کوي نو دارنګ د پیغمبر د قران نه پس د پیغمبر سنت د رڼا کوي دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخیری مرض الوفات کې فرمایلی و ترکت فیکم امرئن لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی ما بتاسو کې دوه خبره پریخي دي سوچ باغې تاسو منګولې لګولې هیڅ چره به گمراه نشئ یو د الله کتاب دویم زما سنت نبی علیہ السلام وی نن خلق ولی گمراه شول زکه گمراه شول دلیل قرآن نئی حدیث نئی پلانی کتاب دا لکلی او پلانی کتاب دا لکلی کتاب ستا دلیل لے مولا تعالی خو پکار داو چې توای زدا خبر کوم زکه قرآن کې الله داوی زه دا خبره کوم ځکه حدیث کې الله دا وایي نو نه قران شته نه حدیث شته پلاني کتاب لیکلی او پلاني کتاب لیکلی او پلاني کتاب لیکلی کتابو پس روان شي نو ځکه تباہ برباد شول والنهار اذا جلى نو خپلم گمراه سوچ ور پس رواني هغه گمراه ارشل قران رحمه الله اصول سنت کې ذکر کړي واللیل اذا یشا او شپه کله چې پټ کی مخلوقات والسماء وما بناها او اسمان او هغه ذات چې جوړ کړی دی لره ما مصدریه دی یا ما موصوله دی نو چې مصدریه شي نه معنا اسمان او جوړښت داغي او چې موصوله شي نو معنا هغه ذات چې جوړ کړی دی لره والارض وما طحاها زمکا غړولې د دی لره او نفس هغه ذات چې جوړ کړی دی لره فعلم فجورا وتقوا نو بیان کړي بدی دا او پرزګاری دا کذبت سمود بی دغوا قد افلح من زکا تا کی سر کامیاب دی هغه څوک چې ځان پاک د شرک نه وقد خاب من دسا وقد خاب من دسا او تا کی سر نا مراد دی هغه څوک چې ځان منډل موحدینو کې برای نامو او حقیقت کې هغه نه یې کذب سمود بتغواها درو جنتیا کړو سمودیانو په سر کې شی باندې ازما ساشقا کله چی راولې ګلم بدبخت وقال لهم رسول الله هو دیت رسول الله نا قتل الله وسقيا لا تقتلوا ناقت الله ولا يخاف عقباها او نه يردو داغي د انجام نه صورت کی ترغیب او اعمال صالحه او تا او تفریقه او په مین د فریقینو کې سوره لیل مکی سورت ده نام ده په نزول کې په د سوره اعلان دنوي دی په ترتیب کې پس د سورة شمس نه باقی سورت کې ویلی والنهار اذا جلاها دلته دویم آیت کې وای والنهار اذا تجلا یا مکه سورت کې ویلو واللیل اذا یغشا دلته اولنی کې وای واللیل اذا یغشا سورت کې د عمل د قبلېدو لپاره دوه شرطونه ذکر کړي درې د عمل قبلېدو لپاره درې شرطونه ذکر کړي پنځم آیات کې او ورځ کله چې رڼا کی لیل دا یوم او نهار کې فرق دی نهار د نور خطونه شروع کیږي او یوم په عربی کې دا د سبا نه شروع کیږي څنګه چې صبح صادق راشي نو یوم شروع شي اما من وما خلق الذکر والانثى اغذات چې پیدا کړی دي نارینه او زنانه یعنی زامن او لونه ګنې په الله د چا بدله نشته صورت کې شرایط ذکر کول د پاره د عمل د قبلېدو او فرق په مینځ د اعمالو کې سوره ضحا مکی سورت دی یو لسم دی په نزول کې پس د سوره فجر نه درې نوي دی په ترتیب د قرآن کې پس د سوره لیل نه په دې صورت کې تسلی ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یسور ذی جبرئیل امین نو راغله نو کافر اعتراضونه شروع کړل یره پیغمبر پرې خو الله پاک الله سوره زوحا نازل کو مطلب دا وزوحا سره مصدر کو جبريل امين راغی او تیارې ختم کړه رڼا روړه او تیارې ختم کړه وزوحا شاهد دی وخت چاچ واللیل اذا سجا او شپا کله چې تیار کی ما ودعک ربک وما قلا نه دې پرې خو تعالی رستا او نه بوز کړی تا سره خامغه غیرت غره تعالی ر دنیا نه ولسوف یوتیک ربک فتروا دا د دې لپاره چې د مخلوق حق په د باندې پاتې نشي دا د دې لپاره چې د مخلوق حق په د پاتې نشي بلکې د حق په مخلوقات باندې پاتې شي دویم دا چې نن دی یتیم دی نو چې کله په د باندې تکلیفونه تیر شي نو سبا له د سره د یتیم احساس ني دیر پاره یتیم پیدا کړو ووجدک ضالا فهدا او موندل او تعالی را ضالن محبت کونکي د دین سره امام رازی وای زلالت په معنا د محبت سره دی بادانو طریقه د بیان درته خودلا نبی علیہ السلام ته الله وای چې ته حیران او پریشان وې تا ته د بیان پته نه و قرآن مې راولېږلو نو طریقه د بیان مې درته وښوده لکه سوره شورا کې باو نمبر آیت کې تیر شو چې پیغمبر تا ته پته نه و سبې بیان د کتاب او سبې بیان د ایمان ولکن جعلناه نورا سورة یوسف کې پنځه نوي نمبر آیت کې تیر شوو ووجدک عائلا فاغنا او مندلې تعالی را عائلا محتاج فاغنا نو مالدار کې بي پروا کې په مال د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې الله رب العالمین درلا د بیبي خدیجه غونډې بیبي درکړه چې هغه مال دولت درکو مالدار شوي اما الیتیم فلا تقهر هر چې یتیم دی نو باغ باندې غصه مکا الله وی غصه په مکوا او د پښتنو معاشره کې د یتیم سره څومره ظلم کېدو ما پلار به مړ شو او یتیم بچی به داغه پلار مال دولت داغه صادر داغه کپڑے داغه پیزار هغه ارس به خړل او دا بدعتي مولا کولو او دله ناشنا چلونه یې زده کړو زمونږ استاد محترم فرمایلی زمونږ یو مرګره وای داغه پلار مړ شو نو مولا راغی بدعتي مولا او ته وای چې یرا دا د استاد پلار چې څومره سامان دی دا ټول مال راکا وای ما ولې اوی زکا چې مال راکې نو دار ساغل رسیږي وای مالټیک دا چې څه وو موجوده امې ولا ورکل نو وی بیا سور دې پس راغې او ما ته وی چې بیګا مې خوب کې ستا پلار لیدلو او ما یې څنګه یا غوي چې پلار دې خپل خپل اوی بیا سور دې پس بیا راغې نوې ما ته وای چې بیګا مې د پلار خوب کې لیدلې او ډېر خوشاله او سپلې ډېر مزیدار پخپوي خو غاړه باندې کپڑے نه وي او شلیدلې کپړې بربندو ډیر تکلیف ورته ما بیا یې کور کې چې کمې نوې کپړې نو هغه مال راکنه هغه له بورسي ما دا کانه لکه څنګه حالت برسيږي وبارال مولاو وی هغه مې راغستې وله مې ورکې بیا سوره دې پس بیا راغې وی چیرا لار دې ډیر زیات خوشاله او سپلیم ډیر مزیدار وی کپړیم ډیر صفا سوتره وی او غړې په لاس باندې نو وی ما یې ښه نو بیا یې کور کې ګړی نو هغه راکا مال راکړ چې هغله ورسی ما ټیک ده زه ټیم به پې ګوري هلته نو نو بیا مې ګړی ولا ورکړه داسې یو یو شی راتلو به وړو به یو ځل رالو ناستو وی ما ته وای چې بیا مې خوب کې لیدل او پلانې شي نو مې استاد تام لیدل خو مام لیدل وی بیګا مام خوب کې لیدل وی او زمونږ پلار دا عادت و چې د هغه دا پنډای خوږېدی په خپل ژوند کې او کله به چې د هغه پنډای خوږ شوی نو موږ به کور کې ورله سیخ ګرم کړو په اور باندې او هغه له به هم داغونه ورکول نو تاله چې کم شی درکم نو هسې مغه ته رسېږي نو بیګا زما پلار ډېر زیات خفه و ما خوب کې لیدلی دی او د هغه پنډی خوږېدی او ډېر زیات ترپېدو. وایي، دننه ځمه، سیخ ګرمومه چې تا له داغونه درکړم چې هغه ته ورسي. وایي چې کور ته لاړم چې بهر راتلم، ملا تښتېدلی و بیا. وایي، داسې نه چې سبا راته وایي چې پلار دې یوازې و. دلته دا راته ونه وشي راله راکا فاما اليتيم فلا تقهر د مليانو مزي په خواد او مليان تاسو له غصه دي غصه باندې فاما اليتيم الله دې شو القران قبر د نور نډکی تاسو وای څو کړل تاسو مشرانو څو کړل نور پنځپیریان څو کی د یتیم سره ظلم شروع په دې معاشره کې یو مولا دا आवाज نشو کولای چې دا د یتیم مال دی او د یتیم حق دی ولې دا کوي دا یوازې پنجپیریانو چې هغوی په دې معاشره کې دا اواز ولګولو نن الحمدلله د یتیم سره څوک ظلم نشي کولی او نه د یتیم مالونه خوړی شي ها بدعتي مولای وسم خوري خو خلک پوه شول په دې معاشره کې د یتیم سره ظلم شروع شیل قران الله دې قبر د نور نه ډکی هغه یتیم حق خلکو ته وخدو او دارنګي د هر چا حق یې هغه ته وښودو فاما اليتیم فلا تقار هر چې یتیم وې نو مه غوسه کوه په ده باندې او حدیث کې راځي چا چې د یتیم په لاس باندې سر په سر باندې لاس راخلو د رحم د ترحم د پاره سور وخت چې داغه په سر باندې الله باغ مرنه کې ورته ولي کی په اسلام کې خو د یتیم سره انصاف دی، محبت دی، مینه ده، د هغه تربیت دی او بدعتي ملا د هغه سره ظلم شروع کړو. واما السائل فلا تنهر هر چې سوال کوونکی دی نو مه رټه هغه لره چې د الله د دین لپاره یې غواړي. واما بنعمت ربک فحدث هر چې نعمت د رب ستا دی نو بیان کړه هغه لره. د قرآن نه لوی نعمت به بل څه وي؟ تاله الله علم د قرآن درکو، ټولې دنیا ته یې بیان کړه، ښکاره یې کړه خلکو ته، ویې ښایه خلکو ته، دغه موقع ده، شاید چې بیا یو داسې وخت راشي چې ته به وینا نه شې کولی، قرآن بیان کړه، زده دې کړو، وادې وردو. د استاد نه دې زده کړو نور خلکو ته ورسوا او که خپل نشي خو دې کمزای چې استاد درس کوي نو نور خلک هغه له دعوت کوا هر چا له دعوت ورکوا زنانو زنانو له دعوت ورکړي او نارینه نارینه له دعوت ورکړي چې سبا اختتامی پروګرام دی او راځي به زمونږه درس لا واما بنعمت ربک فحدث هر چې په نعمت درفستانو بیان کوا ځکه کله چې وادي نو زنانه په صدو باندې ګرځي ار یو کور لور ټکای او دنه ورځي او زنانو ته وایي چې زموږ واده دی او تاسو برازي نو قران دا غي نه زیات بهتر دی ستا اخیری اختتامی پروګرام دی ختم د قران اې خواوشا ګاونډیان ستا خپل خپلوان که لرې هم دي هغوی له دعوت ورکړه د قرآن د ختم لپاره. واما بنعمت ربک فحدث هر چې په نعمت د رب ستا نو بیان وکړه. سورت کې تسلي وه نبي علیه السلام ته او اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. سورة انشراح مکی سورت دی. او لری کوم دستانه بیش داغا چی ما تولی شاستا ورفانا لک ذکرک اوچا کوم گا تالر درجہ ستا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی یرفع اللہ بهذا الكتاب اقواما ویزو به آخرین د دې قران په وجه الله ډېر خلک عزتمن کی او ډېر ذلیل او رسوا کی ډېر خلک شته چې د هغې سره کروړونه او اربونه روپې وي، خو د هغې قدر څوک نه کوي او عالم د قرآن هغه سره اوس هم نه وي، خلک د هغه د زړه نه قدر کوي، رفعنا لک ذکرک وان مع العسر یسرا، ته د قرآن خدمت وکړه، الله به دې عزتمن کړي. یقینا تنسیا سره اسانتیا ده ان مال اسر یسرا یقینا تنسیا سره اسانتیا ده تکلیف برازي هغه برداشت کا الله وسهولت راولي فاذا فرغت فانصب کلا چې ته فارغ شې د بیان نه او درګه الله تا او البران کې شاه منصور مولوی صاحب د دې معنی کوي اذا فرغت من الصلاه المكتوبه فانصب في الدعاء چې د فرض مون نه فارغ شي نو وګدواله کو په دعا کې مطلب هغه هم دا ذکر کوي چې دعا د فرض مون نه رسو دا د د سنت نه رسو بیا په جمع دعا نشتا ویلا ربک فرغب او رب ستاله شوق وساته یا فرغب خلق راجم کوا رب ستاله سورت کې تعدد به نعمتو چې علم د قران مې در درکو خلق له بیان کا سوره 3 مکی سورت ده اته وشتم نه په نزول کې په د سورې بروج نه او پنځه نوي نه په ترتیب د قران کې په د سورې انشراح نه په دې سورات کې ترغیب دی موحدینو لا په ذکر د ابا او اجداد چې ګور پلار نکه آی دا وګوره چای سمرا خدمت کړي د الله د دین والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين کله کله ذکر د مکانی مراد نه مکین وی هغه ځای اوسیدون کې مرادی لکه یو سړی وای یره زه په پلانی کلی باندې مینم نو په کلی نه مین هغه کلی کې چې څوک اوسېږي په هغه باندې مینی دلته ذکر د تین دی برات نه ابراهيم عليه صلوات و سلام دی چې وګوره ابراهيم عليه صلوات و سلام کم ځای چې ابراهيم عليه السلام هجرت کړو هغه ځای کې انذر زیاتو والزيتون زيتون مراد عيسى عليه السلام چې کم ځای هغه پیدا شوی نو ته زيتون زیاتو او تور سینا نه مراد اے موسی علیہ الصلات والسلام چې ګور ابراهیم علیہ الصلات والسلام د پلار مقابله کړې ده د الله د دین لپاره د بادشاہ د قوم مقابله کړې ده د الله د دین لپاره د توحید مسلې لپاره اورته دانګلې دي د مسلې توحید لپاره دارنګه پله ښځه بی بی په دشت او بیابان کې پرېښې ده د الله په حکم باندې بچې د الله په حکم باندې قربانې ته تیارو حلالولو ته وګوره ابراهيم عليه صلوات و سلام څومره قربانې کړې دي تاسو وګړل دارنګ شاهد دی صاحب دی زیتون عیسی علیہ الصلات والسلام وګوره عیسی علیه السلام د ځانګړې مسله توحید شروع کړه او تر مرګ بیا مسله پرې نه خودا شاید تور سینا موسی علیہ السلام قدم په قدم تکلیفونه کله د فرعون نه تکلیف، کله د سامری نه تکلیف، کله د بنی اسرائیل نه تکلیف. صاحب دا هاذا البلد الامین نبی علیہ السلام د مسئله توحید لپاره د ملک نه هجرت وکړو د قریشو مقابله وکړه هلو ته هم د دی په شان څه وکړه کنه. تا څه وکړل پښتانه وایی لنډیه په لوړه باندی ودریږه چی قام دی څه کوي نو هغه وکړه نو ستا دا مشرانو دای کړی دی نو تا څه وکړل یا د دی نه مراد همدا څیزونه په خپله دی. تین نه مراد دی هغه انځر وګوره د انځر ونه تا چې هغه څومره فائدہ ور کوي دا غي جرړې هغه مضبوطی او هغه خلکو له فائدې ورکوي تا نه چا څه فائدو وانه غستا چا درنه قران زده کو تا چا له فائدو رسولا دارنګي زيتون د زيتون ونه تا ګورا چې هغه زر کال ولاړی او زر کال هغه نه خرابېږي نو ستا د قران आवाज یو منټ هم پاتې نشو یو شاګرد هم پیدا نشو چې ستا د قران نور ته ورسي تاسو وکړل دارنګ توري سینې نه وګوره توري سینا هغه غر چې د الله د یره نو سوځي دو ته د الله نه ونه ویریدې هذا البلد الامین وګوره بلد امین دا د امن کلی مکه نو تا په دې کې څوکړل او دا الله د دین لپاره دې څوکړل وتین او زیتون او تور سینین ثم رددنا اسفل سافلین بیا مونږه کوس کړه د لره لاندې د لاندې ته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان او عمل وکړي نیک د دې لاجر دی غیر ممنون نه به کټ کې شي فما یکذبک بعد بدین اوس شي دروژن کو تعالی رسو دین په قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په غار حرا کې عبادت کولو جبرئیل امین راغی نبی علیہ السلام ته وی اقرا اولولا نبی علیہ السلام وی ما انا بقارین زلسون کې نیم بیا ورته وی اقرا اولولا هدا مقاصد اربعه ذکر کړي اقرا بسم ربک الذی خلق اولولا بنون درستا باندې اغزا چې پیدا کړې مخلوقات ګور اول حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داو اقرا اولولا اولولا پیغمبر دا الله وی قران ولولا اول حکم د موږ ورته نو اول حکم پیغمبر ته د قران د بل څه حکم نو بلکې الله ته وی قران ولولا ا خلق الانسان من علق پیدا کړل انسان را د ویني جم شوینا ان الى ربک الرجع یقینا رب تعالی روا بسیدا ارایت الذی انعبد اذا صلى ایا تعالی دل یا سړی چې من کوي بندا کله چې مونږ کوي ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا ایا تعالی دل دی کچری دای په هدایت یا حکم کړی په پرزګارای سورت کې بیان د مقاصد اربعو او خصوصا بیان د قران کریم سورۃ القدر مکی سورۃ ده پینځشتم ده په نزول کې په د سورې عباسنا ونه په ترتیب کې پس د علقنا مکی سورۃ کې احسانو مکی بیان د عظمت د قران دې سورۃ کې دای کرشمه ذکر کړي چې خلک دا هغه په دې صورت کې عظمت د قران کریم بیانې چې تعالی می عظیم شان کتاب درکړل دی د قران کریم په شکل کې او دارنګ عظمت ليله القدر عطار هغه خوشبوئی والا چې په کوم لار باندې لار شي دا یې خوشبوئی زی نو قران کریم چې په کوم شپه راغلی دی هغه عزت مند شو ان انزلنا فی ليله القدر یقینا مگر لګلې دی قران لره بشپه د قدر کې او سجی په یو تعالی را سره شپه د قدر شپه د قدر غره ده د زرو میاشتونه راضی ملائکه والروح فيها او جبريل امين پای کې باذن ربهم په حکم درف د دی باندې من کل امر سلام د هر یو کار سلامت یا والا د اشبا دا تر خطو سبا پوری ليله القدر فاخریش بو د رمضان المبارک او پتاکش بو کیوی درویشتما پینځوشتما اوشتما او نوشتما کې وګوره یاد ساتي بعض علامات روایتو کې راغلي دي لکه فرمای چی دغه شپه دا به د شپې به تک سپینه رڼای په دې شپه باندې تیار باندې چې بار ته وځي نو سپینه رڼا وي او دا ډیره برکتی میاشت ده د دې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو نه بهتر دی لیکن دا نه بعض خلکو د ځان خبرې جوړې کړې دي وای په دې شپه باندې ارس په سجده پراتی نو چې بار راوځي نو دا ونی او ګټي دا وخته پریوتی دا څه ټکوسلی دي ځان لګیا یې سړیا هغه خبره ذکر کا کم چې قران او حدیث کې ذکر شوی دي ځان خبره مکوای بهرحال بهترینه شپه ده او دا دې ته دا عزت د سوجي ملاو شو د قران د وجې ده نو معلومه ده شو چې د چا تعلق د قران سره رالو هغه عزت من شو نو د کم بدن تعلق چې د قران سره راشي نو هغه سمره عزت مني د کمی خلی تعلق چې د قران سره راشي هغه څومره عزت مند دی د کمی سینې تعلق چې د قران سره راشي هغه څومره عزت مند دی د کوم غوګونو د خپې اغستو د قدم او دارنګې د لاسو د قران راغستو چې د قران سره تعلق پیدا شي هغه څومره عزت مند دی سوره بینه مدنی سورت ده سلام ده په نزول کې په د سوره طلاق نه اتنوی ده په ترتیب کې په د سوره قدر نه مخکې سورت کې د قران عظمت بیان شو نو دې سورت کې عظمت یو کرشمه خي چې شرک او د کفر نه خلک راويستل او که قران نه وي نو دا بچرته صورت کې ترغیب دی اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او احسان ذکر کوي په خلق باندې په بیست رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زګا ناچاری دو قسمه یو د دنیا سړی سره پیسې نه کندو کې دانی نه نو سړی خفای پریشانی خدا عارضی دا او دا ختمی کله خو به ختم شي کني په مرګ به ختم شي دویم د آخرت ناچاری دا چې عقیده کې توحید نه عمل کې سنت نه بعض خلک وایي منفقین جدا کیدون کې د صفات د نبی علیہ السلام نه لیکن دا خبره صحیح نه ده زګال کتاب اگر چې وو هغه مشرکان نو حتا تا دیوم البینا تر دې چې راغی دی لروازی دلیل هغه دلیل څه شه دی رسول من الله یتلو صحفا مطهرا رسول طرف الله را چلولی صحیفه پاکی پاکی فیا کتب قیمه پای کی دی لیک د جماعت مضبوط وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او ندی جدا شوی دا کسان چې ورکړې شوی لم کتاب مگر پس دا غیر چرال دی توازی دلیل قرآن وما امروا او دې ته حکم نه کړې شوی الا ليعبد الله مخلصين له الدين مگر چې عبادت وکړي د الله خالص کوونکی دی الله لره غاړه لا حنفاء کله ګدري په توحید ويقيم الصلاه عمل د منځ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه کسان چې ایمان لرلو عمل یو کو نیک مسره مرګره او طالب علم کې دا ټوکی باندې و دا غیر کوم شلوبر نو نو یوره دې ناستو غب شاو لګولو هغه ولای کوم شر البریه په ارزه کې موجودي روان وی لانی دونو دا غینا ولی همیشه وی پدی کې همیشه رضی الله عنه ورضوان راضی وی الله د دینا او دی راضی د الله نه ذالک لمن خشی رب دا د پاره دا چا چیرې د خپل رب نه صورت کې تسلیوات احسان په مخلوقاتو په بیست د نبی علیہ السلام او ترغیب اتباع د نبی علیہ السلام تا سوره زلزال مدنی سوره ده درې نوی ده په نزول کې په د سوره نسانا په دې سوره کې اثبات قیامت گئی او بل مسله دې سوره کې نشتا مخکې اصول د قران کې ما ویلو چې مقاصد اربعه باغې باندې کله الله پاک یو یو صورت راوړي یو دا غي نه داري چې دې کې صرف اثبات قیامت دی بل مسله پکې نشتا اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجدا کولې شي زمکه پښل کې دو سره واخرجت الارض اسقالها باندې واپس بشي خلک ګډوډ لیرو اعمالهم دې لپاره چې ویني خپل عملونه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى هغه څوک چې وګي عمل لرا پاندازې دی او ذره باندې خيرا يرى ورا نو ویني دی لرا ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى او هغه څوک چې عمل کوي په اندازې د یو ذره باندې بد او ویني هغه لرا صورت کې اسباد قیامتو سوره عادیات مکی سورته سوار لسم نه په نزول کې په د سوره العصر نه سلام نه په ترتیب قرآن کې په د سوره زلزال نه باقی صورت کې انسان یو حالت ذکر شو نو دې صورت کې دویم حالت ذکر کړي شپږم آیت کې لسان ربی لکنو یا ما کې وی یوم یذین تو حدیث اخبارا نو دې صورت کې وای افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور یا مخکې صورت کې ویل یرو اعمالو نو دې صورت کې ولسم آیات کې وایي ان ربهم بهم یوم ذل خبیر دا اوله صورت په دې صورت کې تیاقوز ور کوي انسان ته په یو مثال او دارنګي درې سيزونه ذکر کړي یو مرض د انسان دویم سبب د مرض او دریم علاج او خيار ډاکټر له چکله مریض ورشي ناول وته مرض وخی چې ستاده بیماری ده بیا وته سبب د مرض وخی دا بیماری ولې راغلی ده ځکه تا ګډ وډ خوراکونه کړی دي تا دا کړی تا دا کړی علاج به سي نو درې مرته بیا علاج وکړي دارنګه قران کریم دا درې خبرې په دې صورت کې ذکر کړي او مثال ور کوي دا تیزی ور کوي په یو مثال سره چې هغه تاسو وګوره مالک ول لګونی واخه ور کړی دی ناغه بیا یې ست نه ګوري اور تا ور دانګي د جنگ میدان ته ورځي او هر ځای ته مخ کې رواني تعالی الله سمره څه درکړي تعالی الله خبرو منلا ته د الله سمره تابعدار شوي دارنګي مرض د انسان اول مرض ذکر کئی ان الانسان لربه لکنود انسان رب لرنا شکر دے شپگم آیت کی خا سبب دا مرض سرے دا ناشکر شوی ولی دے نو سبب دا مرض اتم آیت کی وانه لحب الخير لشديد مال سره بیا پیدا شوی دا زګه دین قران هر دی زګه دین اخرت هر دی دین دین هر دی نو بیا علاج د مرض بسې افلا يعلم اذا بوسر ما في القبور وحصل ما في الصدور دا یې علاج دی چې قبر یادوا نو تا ته به دا مرض نه لګي والعادیات ضبا شاهدی هغه سنا حس حس کیدونکي فالموریات قدر نو شاهدی هغه اور وستون کی د سمونونا فالمغیرات صبا او شاهدی هغه المغیرات صبا حمله کوونکی په وخت سبا کې فوسط نبی جما ان الانسان لربی لکنود یقینا د انسان رب لرنا شکر او یقینا د بده باندې ګواله انا شکرای و انه لحب الخير لشديد یقینا د د مینې د مال سره ډېر سخت مال سره ډېر زیاته مینه کوي دا هر څه چې کوي دا دیو جنا کوي چې دې د مال دولت سره مینا کوي کچره د مال سره مینا نه وي نو د بیان کولو افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور آیا دې نه ګوري اذا بوسر ما فی القبور کله چې راپور دګنی شي چې قبرونو کې پراته دي اذا بوسر ما فی القبور وحسل ما فی الصدور او وحسل ما فی الصدور او حاصل وکړي شي کار وکړي شي هغه چې سينو کې پرات دي ان ربهم بهم يوم ذل خبير نو بیا آیت کې اوس پرې ذکر کړي یقینا رب دای په دی باندې بدا ورس خبردار دی مطلب دا چې الله پاک ته دار سره علم دی نو چې زړه کې دې دا راغله چې الله ما ویني بس بیا به ضرورت نه وي بل ستا صورت کې مرض ذکر کولو سبب د مرض او علاج د مرض او تیزی ور کوله په یو مثال سره سوره قارعه مکی سوره ده دیرشم دی په نزول کې پس د قریش نه یو ځل یو په ترتیب کې پس د عادیات نه هر کله چې ما کې صورت کې د انسان یو حالت ذکر کو نو دې صورت کې بل حالت ذکر کړي او صورت کې اثبات قیامت او تخویف القاریات والقاریا شاید دا ټنګون کې ورده صدا ټنګون کې ورده سشي بیا غتاله صدا ټنګون کې ورده یوم یکون الناس کل فراش المبسوس فاغرد باقی صورت کې اثبات قیامت او دې کې تزيد من دنیا او اصل سبب د علاقت د ظالم ذکر کړي چې دا تاسو ولې هلاک شوي بنیادی وجه سوا چې تاسو دین پرې خودو د الله دینم پرې خودو الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو لرا التکاثر زیاتول د مالونو حتا زرتم المقابر تر دې چې تاسو یو ځای شوي د قبرونو سره تا تر انسان تر هغه پورې هرڅ کوي د مال دولت یروي چا سره زروي هغه چې یو لاک شي چې یو لاک وي هغه چې کروڑ شي کروڑ نه هغه چې ارب شي او داسې ورپسې دا حتی زرتم المقابر چې د قبر سره ملاقات وکي نو الله وی بیا بیا تر پاتې شي کلا سوف تعلمون هرگز داسې نه ده زردا چې تاسو به پوه شئ ثم کلا سوف تعلمون بیا داسې نه ده زردا چې تاسو به پوه شئ کلا لو تعلمون علم اليقين هرګز داسې نه ده بلکې تاسو خامخا وای وشي په علم یقیني سره ویني به جانم لره بیا به ویني دل لره په سترګو یقین سره ثم لتسالون یوم اذن عن النعیم بیا و تاسو نه تاسو وګړي شي په بار ده نعمتونو کې صورت کې اصل سبب د علاقت د انسان ذکر کو ولی هلاک شو ځکه چې مال دولت سره مینه کوي سوره عصر مکی سوره ده دیار لسم نه په نزول کې پس د انشراح نه یو ځل دریم په ترتیب کې پس د تکاثر نه په دې صورت کې ترغیب ورکړي اعمال صالحه او تا او دو قسم مخلوقات ذکر کړي تاوانیان او فائدہ مند والعصر ان الانسان لفی خسر شاهد شاهد زمانہ ان الانسان لفی خسر یقینا انسان پتاوان کی د کامیابی د انسان د بار سلور خبره ذکر کړي استثناء دا نه کوي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان وروړو یعنی عقیده د توحید وا او دویم وامل صالحات عمل یو کو نیک نیک عمل په طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دریم وتواصو بالحق وصیت یو کو یو بل ته حق زګه تکلیف برازي مصیبت برازي کله چې تکلیف او مصیبت راشي نو باغې به صبر کې او په دې باندې مخکې ما د علماو کتابونو حواله پیش کړې وي ټول علما دا ذکر کوي چې انسان دیو د حق بیان کوي او کچره حق بیان نکو نو دله به سزا ملاويږي او خصوصا علما کرام د علماو تاریخ وګوره دا یو عالم دی مالک مالک ابن انس رحم الله هغه په خر باندې سور کړی دی او شای بر باندې کړی دا او په کوړه باندې وਹੀ ناغه आवाज کوي من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفني فانا مالك ابن انس سوچ ما پیجن یا سم پیجنی او څوک به جنہ پیژني زمالک ابن انس کومه مسله چې ما په جمعات کې کړې و نن په بازار کې د کړو د لاندې کوم آینه لبرهه علامه ابن تیمیه رحمه الله داغه جنازه د جیل نه وتلې و دارنګي امام ابو حنیفه رحمه الله قضاوت نه قبولو بادشاہ جیل کې واچلو جنازه د جیل نه وتا خو قضاوت قبول نکو ځکه ظالم بادشاہ د صحابه کرامو تاریخ وګورا اغي هم د الله د دین لپاره تکلیفونه برداشت کړی دي دارنګي علما وګرا مولانا ابو الکلام آزاد علما دیوبند یو لوی عالم هغه مقدمه اداغه په عدالت کې وارولې شو دا غو کندل جج تبوز کو نو دوه ته وی وای زه د دین زیات مجرم یم دا تا چې کوم سزا ورولا ځکه چې زه د الله دین بیانوم دا مختلف طریقو باندې علما له تکلیفونه ورکړیو نو تکلیف برازي وتواصو بلاکی وصیت کوي او بل دراق وتواصو بالصبر او وصیت کوي او بل در صبر پدې و تکلیف راځي او برداشت کوي سوره همز مکی سوره ده دو دیر شمنه په نزول کې پس د قیامت نه او یو سل سلورم دی په ترتیب کې پس د عصر نه په دې صورت کې د باطل پرست یو نه ذکر کړي چې بلټي او اشاره وکړي او دارنګي باطل پرست هغه با حق پرست بدنامي قران کریم کې دوه قسم خلک ذکر کړي یو حق پرست او دویم باطل پرست نو کله چې قران ختمي نو په ختم د قران کې هم ته دوه قسم خلک شي اول باطل پرس داغي نخ را تخی سوره اومس کې یو نخ د باطل پرستو چې دا پرستو عیب بلټي او مال به جمع کوي او دا پرستو غیبت به کوي دا پرستو غیبت به کوي وګوره یاد ساتئ یو غیبت دی او یو جرح ده دې دواړو کې فرق دی غیبت دی ته وای چې د چا سپکوي دا غد ذلیل کولو لپاره او جرح دی ته وای چې یو سړی نه دینی نقصان خلکو ته رسیږي او دې خلکو ته پنهخه کې چې ګوردا د دین په جامه کې غل دی دا د دین جامع په ځان راچولې ده او دا حقیقت کې د دین دشمن دی دا نه ځان ساتي دا جایز ده کچره دا جایز نه وي نو بیا علما په دې باندې ولې کتابونه لیکل امام قرطبي رحم الله فرمایي چې درې کسان دي دا غي غیبت نشتا یو امام فاسقون سلطان جائر یو هغه بادشاہ چې ظالم بادشاہ دی دا غیبت کول جایز دی هیڅ ګناه پکې نشته ظلم کوي بادشاہ دی دا غیبت وکا چې خلکو ته پته ولګي دویم فاسق دریم صاحب الوابدتی او د ظالم بادشاہ غیبت کوا لکه هارون وای سفیان هارون ته وای یا هارون انت ظالم وانا ظالم الا ما اقول لك ظالم وهارون ته ظالمي او زب ظالم هم کتا ته ظالمونه ما دا علماء کړی دي دا رنګي علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي چې دا فاسق او د ظالم بادشاہ خلاف کول شي نو غیبت او جره کې فرق دی ویل لکل امزه لمزه حلاکت هر یو عیب لټون کی د مخه مخه لمزا او په شیشه اشاره کوونکی الذي جمع مال معددا هغه سره چې جمع کومال چې هغه په یمن کې یو کور جوړ کړو د بیت الله په مقابله کې او بل سړی لاړو داغه دا خیال چې خلک برازي او د دینه په توافونه کوي څنګه چې د حرم شریف نه کوي یو سړی لاړو پای کې او دسماته و د چا غولې دو نو ډیر زیات غوسه شو او دوی قسم په الله زبزم او زب حرم شریف روانو را روانو هادیان ور سره او دې لپاره چې په حرم باندې حمله وکړي نو چرای الله رب الله بلاره کې یو سره ابو رغال هغه تلار او خدل چې په دې لار باندې لاړ شي چونګې د باطل پرستو مرګتیا کړي وا نو الله رب العالمین داغه هغه قبر هغه په کانو باندې اوس نن سبا حجیان سي بروي جمر اولا هغه غټ شیطان چې خلک وته غټ شیطان وایي هغه چې ولي نو په هغه ځای کې د ګورغال قبر دی دا ولي دا زګه چې د الله د دین زاین روانو چې چا نو د دای مرګرتیا کړي وا چا چې د باطل پرست مرګرتیا کړي دا الله ذلیل کړی دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم علم تر کې با بال ربک به ساویل بیلا آیات نګوري حیا تنه ګوره سرنګ کار کړو رستا حاتیان والو سره علم یجال کیدهم فی تلیل ایا نیو ګرځولې د دې تدبیر فتوای کې وارسل علیهم طیرن بابیل اور علی ګلیو پدی باندې مارغان ابابیل ډلې ډلې چې دا الله د دین ځای نه برواني او الله به ذلیل او رسوا کی سوره قریش مکی سوره دی ناویشتم نمبر دی په نزول کې په د سوره 3 یو ځل شپږم په ترتیب کې پس د فیل په دې صورت کې بل نه خره باطل پرستو ذکر کوي او هغه نه چې د دنیا لپاره به مختلف ځایو لذي راځي او د الله د دین لپاره دی به چرته د کور نه بهر نوځي د قران لپاره به د کور نه بهر نه راوځي دی ول الله د دین لپاره چرته بهر لاړ نشي نو په دې صورت کې بل نه خدای باطل پرستو او هغه دا چې د دنیا لپاره به منډه ترلې وایي لیکن د الله د دین لپاره به چرته د مخکلار نشي د کور نه بهر ونوځي فلیعبدوا رب هذا البيت عبادت دیو کی در رب د دې کلی ها دا ګور رب هذا البيت وای اشاره دی تا چې مونږ د دې کور کې او اصل د کور نه بلکې د کور د رب دی اصل عبادت هغه د مکه نه دی بلکې دا هغه ذات دی چې مکه پیدا کړی دا د دې وجینا حضرت عمر رضی الله عنه رسول ته ولاړ دی او هغه ته وایي والله انک لاجر لا تزر ولا تنفع وقسم با الله ته یو کانه نه نقصان ورکول شي او نه فائدہ او کدا الله رسول مې ویلي دلې چې تا ته خپل کړي نو ما باندې خپل کړي دارنګ حضرت انس رضی الله کدو پخیږي هغه ته وای والله ما احبک الا لحب رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په الله زکه تا سره مینا کوم صرف د دیو جنا چې د الله رسول سره مینا کړی دا زکه رب هاذل بیت الذي يطعمهم من جوع هغه ذات چې خوراک ورکړې دي ته د لوګینا وها بنهم من خوف امن ورکړې دي ته د یارینا صورت کې بدل کده باطل پرستو چې دا دنیا لپاره ومنډي تړلې وایي لیکن دا الله د دین لپاره چرته د منډه ونواله او نو چرته لاړو د الله د دین لپاره سورۃ الماعون مکی سورۃ دی او په دې سورۃ کې دا یوصل د ولسم نمبر دی په نزول کې په سورۃ تکاثر نه دا یوصل وم نمبر دی په ترتیب کې په سورۃ قریش نه پدې کې بل نه ښه د باطل پرستو چې یتیم له بټېلې ور کوي او یتیم سره به ظلم کوي ارایت الذی یکذب بیتین ایا تعالی دل یا سړې چې درو جتیا کوي بدر په قیامت ويمنعون الماعون او من کوي معمولی شي امام قرطبي ذکر کوي وای معمولی شي من کوي چاغه بیان دی پاس او دنیا کې حق بیان کا کله حق بیان نکو یولج بالجام من النار حدیث کې راځي د اور واګي ورته واچول شي چا چې حق بیان نکو صورت کې بل نه کده باطل پرستو چې دا یتیم لا به دکې ور کوي او یتیم سره به ظلم کوي سوره کوثر مکی سوره ده پیلسم دې په نزول کې پس د عادیات دا یو سلاتم په ترتیب کې پس د ماون دا د دې ځای نو د پرستو نه ذکر کړي په دې صورت کې الله وایي چې دوه سيزونه مال راکا او دوه به تعالی درکم یو بدن مال راکا او دویم مال او قرباني زما د پاره وکا نو تعالی به دوه سيزونه درکم یو دا چې خیر کثیر بدل درکم علم د قران بدل درکم او خیر کثیر بدل درکم او دویم دشمن به تباہ برباد کوم ان اعطيناك الكوثر یقینا موږ درکړې تعالی را الکوثر خیر کثیر یا مراد دینا علم د قران کریم دی چې لوی خیرم د نظر کو علم د قران کریم او یا مراد دینا سره حوض کوثر دی چې په ورځ د قیامت الله رب العالمین با رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کی مطلب دا چې د قیامت په ورځ به الله پاک تعالی خیر کثیر حوض کوثر درکې لکه حدیث کې را دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زبا حوض کوثر په غاړه ولاړم او زبا आवाज وکوم چې زما ملګری دي زما مرګری مال راشي او زبا خلق لا حوض کوثر نه خپل امتیان لوبور کوم دا دیو د کوثر انیتو کو عدد نجوم السما چې دا غي لوګي د اسمان د ستورو په شان دي او ما هو ابيض من اللبن وبدای د پيو نه زیات سپین دي احلا من العسل او د ګبینو نه زیاتې خوږې دي دا سه بهترین و الله دې موږ ټول ته نصیب کړي بیا نبی علیہ السلام وای فلیزادن الحوزی کما یزاد البعیر الضال زما د حوزه کوثر نه وای او دل امر کړی شي دا سه لکه څنګه چې هغه پردي وغه د پردي فصل نه منې کولې شي تاسو به منې کړئ شي ها زبوي ما او سيابي او سيابي او سيابي ودا زما ملګری دي زما ملګری دي زما متيا نیماله پرې دی ما ته وویل شي انک لا تدری ما د سبالک پیغمبر ته ته پته نشتا چې ستاره مر نه رسو دی ستا په دین کې کومه نوې نوې طریقې جوړ کړې وي دا رسمونه رواجونه جوړ کړو لکه نن سبا خلکو رسم رواج جوړ کړی دا اختر ورځ به د خوشاله ورځ وای او دی بسار وختي درې لرواني دا رسم نه دی دا رسم رواج دی مسلمان له پکاري چې دین ځان وساتي قران کې نشته حدیث کې نشته نو ته ولیکي دا رنګي اختر پرز باندې کټونه بیا چولی الوی مونږ به د مړی غم کو هغه د اختر ورځ د مړي لپاره نه ده د غمونو لپاره نه خوشالو لپاره ده دا مختلف رسمونه رواجونه او سار وختي زنانه برواني ادیرولا قبرونو لا د زنانو لپاره قدیرولا تل بالکل ناجایز نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه السرج دا الله لعنت دی باغ زنانو چاغی د قبرونو زیارتون لروانی او باغی باندې دیوی بلې ها بهرحال نبی علیہ السلام وای چې زما د حوض کوثر نه ومنه کړی او دای فرشتي او ماته وای چې تا ته پته نشته د استا په دین کې ستا د مرګ وروسته کوم نه ویلې طریقې جوړ کړي چې ماته پته ولګي زه وایم وسوقن وسوقن لمن غیر بادی هلاک دي شي تبا برباد دي شي هغه چاله را چاغه زمانه رستو زما په دین کې نوې طریقې جوړ کړې وي ولې دې بدعت جوړ کړل ان اعطینا کل کوثر بشکا موږ در کو تعالی را خیر کثیر علم د قران یا ذکر سره فصل لربک نو موږ کوا رب تعالی را وانحر او قربانی کوا یعنی عبادت بدنی کوا او عبادت مالی کوا ان شانک هو الابتر یقینا دشمن ستادی بوی موډوته دا و تبا برباد شي دشمن بری علاکم صورت کې یو نه خدا پرستو چې دا دوه کارونه د الله لپاره کوي او د الله لپاره قرباني کوي سوره کافرون مکی سوره ده اتلسم نه په نزول کې پس د ماعون یو ځل نه هم په ترتیب کې په د سوره کوثر نه په دې صورت کې بل نه خلا پرستو ذکر کړي چې دی با د کافرو سره بایکاټ کړي او دا غینه با قطع تعلق کړي وګوره نبی علیہ السلام ته الله وای تمو لکټ کا او دا ته وایا چې زما استاد دوستی نکی وتوایا نکی خانانو د ملنګو سره کله ای خدای الله عبادت کولو نو دا باندې بلکې طریقه ووي یعنی تاسو په طریقې باندې زه عبادت نکوم او نه تاسو زما په طریقه کوي ولا انا عبد ما عبدتم او نه باینده کې عبادت کوم په هغه طریقه چې تاسو یې کوي او مال و زما د دین بدله ملاویږي صورت کې بل نه خد باطل پرستو چې د کافر نو بایکاټ کوي سوره نصر مدنی سوره ده یو سل سوار لسم نمبر دی په نزول کې په د سوره توبه نه دا اخیری سوره ده چې نازل شوه ده په نبی علی السلام د دینه پس بیا جبرئیل امین دنیا ته نظر راغلی دا اخیری وایوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شعر وا ها چې د کافرونو نه بایکاټ وکړو الله رب العالمین با الله رب العالمین با ستا امدادو کی نصرت بدیو کی د دې صورت مبارکي محدثین ذکر کوي امام بخاری او روایت ذکر کوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وړو کېو لیکن هغه د لوی صحابه سره ناس یو ځلې نور صحابه اعتراض وکړو چې زمونږ بچی دي هغه دې هم کینی په مجلس کې ناغو تو فرمایل حضرت عمر رضی الله عنه وی ګورا عبد الله ابن عباس دې دا په قران باندې ډېر خپوي ایوی زمون بچی هم پویږي وی ښا رای ولی چې رای وستل حضرت عمر رضی الله خپل بچي هغه په کې راوست تاسو یو کو چې د دې صورت اذا جاء نصر الله الفتح د دې خلاصه څه ده دې کې الله پاک مسلمانانو ته سوي ټول د صحابه بچي غلي شو حضرت عبد الله بن عباس نو ته ته وایا هغه ته فرمایل په دې صورت کې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ اعلان کړي یا څنګه وی الله پاک نبی علیہ السلام ته وای چې ستا په دنیا کې کم مقصد او هغه پوره شو نور په دنیا کې ستا د ژوند مقصد پاتې نشو لہذا اوس به ته زما طرف ترازی ځکه دین ستا خور شو ډلې ډلې خلک برازي او ستا ضرورت په دنیا کې پاتې نشو حضرت عمر رضی الله صحابه ته وکتل چې څنګه ایو بالکل د اجازه ته زمون په مجلس کې ناس ځکه دې په قران خپوي بیا کله چې مجلس برخاست شو عبد الله ابن عمر رضی الله وای خپل پلار ته وی بابا جان ما ته دا مقصد معلوم خو ما د شرم سو نه حضرت عمر رضی الله عنه ته کاش چې تا دا مقصد بیان کړی نو په ژوند کې زما د پاره د ټولو نه بهترینه خوشاله ورځ هم دا غوا چې تا بیان کړی وي بهرحال په دې صورت کې الله رب العالمین بشارت ورکړي مؤمنان له فتح او دا چې کله د کافر نه بایکاټ وکړو نو پروا مکوا تا الله بستا امداد کوي بیقی او روایت ذکر کوي کله چې سورې نصر نازل شو نبی علیہ السلام بی بی فاطمه رضی الله عنها وغوښته او ته وی چې مال الله د مرګ خبر راکو پس نور زما ژوند پاتې نشو وی په جړا شو او بیا په وکی بیا وته وی چې خپکیګه ما زما په خاندان کې د ټول راول به ته ما پس راځي نو بیا په خندا شو عائشہ رضی الله عنها ترسو تاسو کوي چې اول دی وجړل بیا وخند داولې وی اول راته وی چې زمړ کېږم زه خفه شوم په جړا شو او بیا راته وی چې په خاندان کې به ټول نمخ کې تم واپس راځي نو ځکه زه بیا په خندا شوم چې زه بس یو سوره د غم وای او بیا ومړ شم نو بس غم به ختم شي دا وړو کې غم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پلار چې د دنیا نه زیات اړ لوی غم وو دیو چې نه بیبي فاطمه وای صبت علی مصائب لو ان صبت علی الايام سرنا لياليا فما داسې غم رالو زموږ استاد محترم کله چې دا ځای وای چې قران مولانا ته یې سیو دا میراب کې شا طرف ته داسې کړکۍ لګولې بار ته وګوري ډلې ډلې خلک را رواني د ختم پر ځبانی بجړا شي هوې کاش نو باقی بیان او بستانی درستا بانی واستغفرو او بخنه وغواړه دی الله نه سمره چې الله در باندې احسان زیاتای هغه ورته د الله نه بخنه وغواړه او د الله شکریا ادا کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوزل چا ووې چی تاله الله مخکی رستو ټول ګناونه معاف کړی دی ولی بیا دومره ځان کړوی نبی علیہ السلام تو فرمایل افلا کون عبدن شکورا چې الله په ما دومره احسان کړی دی زه د الله شکرګزار بنده ولې جوړ نشم راسنا چې ملګری ډیر شي او تانه بیا الله یې ورشي نه نه سورت کې بشارت ذکر کو په فتح سره مؤمنانو ته چې تاسو ته الله فتح درکړي او ډلې ډلې خلک برازي د الله په دین کې به داخليږي او تاسو له الله فتح درکړي